سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی صورت تا صورت الروم ویلے کی گئی او وجه دا دا چې د دې صورت دوی میات کې لفظ د روم راغلی دی په دغه وجه تمام صورت مسما شو په روم سره او بیا الناسخ والمنسوخ کې ابن حزم رحمه الله او د حضرت قتاده رحمه الله هم الناسخ والمنسوخ دی آئی کې لیکي چې سورۃ النور كلها محکمه تمام صورت محکم دی نه پکې ناسخ آیاتونه شته دي نه پکې منسوخ آیاتونه شته دي او بیا ابن کثیر د یو څو سوراتونو متعلق فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ سوراتونه صلات کسوف یا صلات خسوف کې وی نو پای کې یو سورې انکبوت او دویم سورۃ روم او دریم چې دین سورۃ یاسین او بیا د سورۃ الروم مخکنی سورۃ سره چې سورۃ عنکبوت ربط په اوسو وجوه دی اول ربط دا دی چې د مخکنی صورت په آخر کې الله رب العزت ترغیب د جهاد ورکړیو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چونکی بعض علما لیکي چې سورہ عنکبوت مدنی سورت ده بیا جهاد نه مراد شرعي جهاد ده نو حالت کې ترغیب د جهادو نو دې صورت کې الله رب العزت بیان د نصرت کوي پنځم آیات کې بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بلدا چې مخکنی صورت کې د قیامت تذکرہ نو دې صورت کې اوس الله رب العزت تخفیفات ورکړي چې آخرت داغه نه یره پکار ده او د قران تعلیمات باندې ایمان وروړل پکار دي نجات پته کې دي بلدا چې مخکنی صورت کې مصائب او امتحانات بیان شلو چې اسلام قبلای مصیبتونه و دروانه راځي ګران کار د اسلام قبلول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه نو مجاهده او مخکنی صورت کې او مصائب نو سورۃ روم کې الله مؤمنانو ته بشارت د فتح ورکړي چې اسلام تاسو قبول کو مدد برازي د الله د طرف نه به یارو مددگار بن پاتې کیږي بلدا چې مخکنی صورت کې مسله د توحید ذکر شو نو صورت روم کې الله رب العزت په دغه مسلې باندې با ولس دلائل عقلیه ذکر کړي او بیا سورۃ روم مکی سورۃ ته امام قرطبی رحمه الله احکام القرآن کې فرمایي كلها مکیه بلا خلافن چې اختلاف نشته دی تمام صورت مکی دی د کې مدنی آیتونه نشته دی لیکن امام قرطبی رحمه الله دا خبره خپل د علم مطابق کړي اختلاف شته په دې صورت کې ځکه حضرت قتاده رحمه الله فرمایي چې د سورته روم اتلسم آیات چې ده نو دا مدني دی وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون دا د لومبني باب اخیری آیات دا مدني دی او نور ټول صورت چې دی نو هغه مکی دی د سورته انشقاق نه رسته نازل شوه دی سورته انشقاق 83 نمبر سورته نزول اعتبار سره او سورته الروم چې دینو 84 نمبر سورته دی او مصحف اعتبار سره سورت روم د سورت عنکبوت نرسته ده 30 نمبر سورت ده او سورې عنکبوت چې نو هغه 29 نمبر سورتو بیا داوود سورت دو خبرې وي یو د البشارت بالنصرتی خوشخبری ورکول مؤمنانو ته د فتح او د نصرت او دا خوشخبری و ملاوی کی دوه آیاتونو کې یو پنځم آیات کې بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين دا لومبنه داوا ده چې دا به ذکر کیږي د دې صورت دوه آیاتونو کې او دویمه داوا چې دین هغه تفصیلی ده هغه ته لیکيږي اثبات د توحید اثبات د توحید چې کوي په دریو طریقو یو په نفي د شفاعت قهري سره آیت نمبر 13 کې ادرمه طریقه چې دی اثبات د توحید به پرد د شرک فی الدعاء آیت نمبر 33 کې آیت نمبر 33 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه بیا خلاصه د سورۃ الروم سورۃ کې شپږ رکو غانې دي او شپږ آیاتونه دي 60 تین ہزار پانچ سو چونتیس او بیا صورت مشتمل دی په دریو بابونو اول باب آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 18 پوری وحین تظهرون پوری بیا دویم باب دی آیت نمبر 19 نه تر آیت نمبر 42 پوری بیا دریم باب 42 نو اخلا تر اخر د صورت پوری وي او بیا خلاصه د لومبني باب لومبني آیت کې الله اعجاز د قران ذکر کړي په ذکر د حروف مقطعاتو بیا دویم دریم سلورم د درو آیاتونو کې بیانېږي مثال تعلق به دعوی سره او واقع به الله ذکر کې د رومیانو غلبت الروم او بیا پنځم آیات کې داوود صورت او میات کې زجر دی په غفلت وهم ان الاخرته هم غافلون بیا تم آیات کې بیانې کې دلیل عقلی لومبنه سره د زجر نه بیا پنځم آیات کې بشارت ده او شپږم آیات کې تخویف او دا دوه آیاتونه بیا د 14 آیات تفسیر وی چالت ویلو یتفرقون نو بیان د تفرق بکی دو آیاتونو کی په طریقه د بشارت او په طریقه د تخویف بیا ولسم او اتلسم آیات کې بیانې کې داوود توحید په بیان د تسبیح ولسم آیات کې او په بیان د حمد اتلسم آیات کې بیا ورپسې دویم باب بیت آیت نمبر 42 پورې الف لام میم غلبت الروم الله علم دې په مراد د دې حروفو اصل مقصد اعجاز د قران دی او دې کې تقدیر دا علم بنوي الف به جدا وي لام به جدا وي میم به جدا وي دا ګوره عبس نه دي او نه تعبدن دي بلکې فایده شته چې په لستلو باندې لستون کې تنه کې ملاويږي غلبت الروم مغلوب کړی شل رومیان مراد د دین اهلی کتاب دی د اسلام ابتدایي دور کې د دوه بادشاہانو حکومتونو او عام حکومتونه چې دین او هغه عالمی حکومتونو یو ورته فارس او بل ورته رومیانو د فارس بادشاہ ته کسرا وی او د دو مشرقي علاقې چې څومره په هغه باندې دوه حکومتو لکه افغانستان شو ایران شو او دا مجوس او غیر کتابي وو آتش پرستو د الله د وجود منکرو اولې ورته روميانو داغو بادشاہ ته وی هرقل وی دغه حکومت چې دینو اکثر مغربي علاقې چې څومره تر شام پورې دغه حکومتو اهل کتابو نسواراو د دو درمیان کې به جنگونه کېدل کله به روم غالب شو کله به فارس غالب شو نو دغه دور کې چې دینو فارس غالب شیو نو مکه مشرکینو مسلمانان ته وی چې زمونږ رونه اهل فارس هغه پتا سو غالب شي دي نو موږ هم پتا سو غالبي وو الله د آیتونو راو لېګل او لوی خوشخبری الله ورکړه مؤمنانو ته او سلورم آیات کې الله فرمایل و یوم اذن یفرح المؤمنون پکمرز چې رومیان غالب کیږي په دغه ورځ مؤمنان تاسو ته ډبل خوشخبری ملاويږي یو دا چې رومیان غالب شل ستا سرونه ستا سملګری دیم دا چې په دغه راځي به تاسو ته فتح ملوي یا به بدر یا به حدیبیه الله فرمایي غلبت الروم کمزوري کړشل امام مجاهد رحم الله فرمایي چې فی ادنى الارض نه مراد ارض د جزيري دي هغه ځمکه چې هغه عربو کې داخله ځمکه ده او باندې چې مراد د دینه اردن او فلسطین دي فی ادنى الارض پنځ دې ځمکه کې وان من بعد غلبهم سيغلبون هم زمير راجه دي روميانو ته او دغه رومیان من بعد غلبهم پس د مغلوبیت د دونه غلب غلبهم مصدر مبني للمفعول دی مراد د دینا مغلوبیت د رومیانو دی سيغلبون زردا چې غالب بشي په فارس باندې په مجوسیانو باندې فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون الله فرمایل اهل کتاب رومیان به غالب شي فارس فی بضع سنین په یو سو کلونو کې امام جوهری رحم الله لیکي د لغت امام دی اکثر مفسرین د قول حجت ګڼي خان هغه فرمایي چې بضع سنین اتفاق دی د اهل لغت په خبره چې د بزون اطلاق چې د دریو نو اخلا تر لسو پورې راځي لیکن دا قول اکثری دی ګوره خان قانون نه دی دغه حدیث کې راځي مشکات کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الايمان بضع و 70 شعبه ور پیغمبر فرمایل الايمان بضع چې ایمان چې ده سلپاسه او یا شعبه دي فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد چان قریب اهل کتاب بغالب شي په مجوس باندې پاتش پرست باندې دا به وي ابی ابن خلف ورته غوسه شو هغه ته چې نه نشي کېده او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې کذب تا درو به وی دا سند او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل انت الكذب یا عدو الله دروغجن خطه اې د الله دشمنه نو به ورته وی اجان بیننا او بینک اجلن نیټه مقرر کاو شرط کېده دوالو چې درې کاله مقرر کړو او شرط کې خلا سوخان تمام مفسرین دا واقع نقل کړي دا دا خبره ده چې کله شرط حرام نو خان قمار حرام نو او شرط کې خود شو او دا ویل شل ک چرته رومیان غالب شل ابی ابن خلف وی چې زبا تعالی له سخان در کوم او که غالب نشل پدریو قالو کې نو له سخان برا کوي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تراغه اور توی فرمایل چې ما ابی ابن خلف سره چې دینو شرط یې خېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل څومره نیټه دې مقرره کړې ده یا رسول الله درې کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایله ابو بکر تا ته پته نشته دی قران کې خو الله بزعن ویلې دی فی بزع سنین او د بزعن اطلاق چې د درو نواخلا تر نه نه پورې راځي لہذا نیټه زیاته کړ بیا نیټه زیات کړه او بیا چې دینو او خان هم زیات کړ چې سلو خان به بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کو مدینه منوره ته ته ابی ابن خلف پریشانو چې چرته زما او خان ځای نشي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل زوی باز روایت کې د عبدالرحمن نوم دی هغه ضامن مقرر کړ چې د به ضامن وي د به تعالی سلو خان درکې بیا جنگ احد کې ابی ابن خلف مردار شو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه د وارثان نسل خان واغستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق هغه په مستحقین او په غربای تقسیم کړ دا دا خبره چې کله شرط حرام نو خن رسول بیا حرمت راغله من قبل مخکې غلبې د فارس نه پر رومیانو باندې ومن بعد او پس د غلبې د فارس نه پر رومیانو باندې هر دور کې ګوره اختیار د الله ای و یوم اذن او په دغه ورځ یفرح المؤمنون خوشاله بشي مؤمنان یعنی دا به داسې رزوي چې په دې ورځ به ډبل موم ډبل خوشخبری مؤمنان ته ملاوي معنا دا چې په دغه ورځ به رومیان هم غالب شي او مؤمنان به هم غالب شي بیا اختلاف دی په دې کې چې یوم ازن مراد کوم ورځ ده نو جلال الدین محلی رحمه الله لیکي هغه فرمایي چې مراد د دینه جنگ بدر دی لہذا په کومر چې بدر وشو مسلمانانو ته مؤمنانو ته چې خوشخبری ملاو شو نو په دغه رضا رومیانو ته خوشخبری ملاو شو په مدد د الله مدد کې الله دا چا چوغړی من یشان مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله مدد کې دا چا چوغړی بخاری کی روایت ته الحرب سجال د جنگ مثال چې دا خود بو کې دي دا خدای الله خو خدا چې کله په یو طرف باندې غلبه کله په بل طرف باندې غلبه دیو جنا مفسرین لیکي بنصر الله ينصر من يشاء فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى د الله خو خدا کله د دو مدد کوي او کله د بل مدد کوي کله د مؤمنانو مدد کوي مقصد دا چې د شکر ادا کوي کله د کافرانو مدد کوي مقصد دا چې مؤمنان صبر وکړي استقامت نه کار واخلي زجر دې په بی علمي ځان نه پوهه کې د الله په وادو نو زجر برازي رټنه برازي وعد الله وعد مصدر دې وعده کړی دا الله وعده مخالفت نه کی الله دا خپل وعده ځکه مخالفت خو کذب دی الله د کذب نه پاک دی لامتناع الكذب عليه مخالفت نه کی الله د وعده خپل ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پیږي د الله په وعده چې مخکنی آیات کې فرمایلی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پیږي د الله په وادو ولی نه پیږي ځکه دنیا سره تعلق دی دنیا سره مینا کوي دنیا سره محبت کوي د دنیا د ترقې سوچ کوي الله فرمای یعلمون دو پیږي ظاهرا من الحیات الدنیا ظاهر باندې د ژوند د دنیا تجارت باندې پیږي کرلو ریبلو باندې پیږي کسبونو باندې پیږي آباده باندې پیږي صنعت باندې پیږي انجنیرینګ باندې پیږي د دنیا د ترقۍ سوچونه کوي هغه لپاره ډیګریانې حاصلې ظاهر د دنیا باندې پیږي اشاره دې خبره ته چې یو ظاهر د دنیا دی او بل باطن د دنیا دی مؤمن او مسلمان چې هغه باطن د دنیا ته ګوري په دې دنیا کې معرفت د الله کوي په دغه بنیاد امام بخاری رحمه الله مستقل باب ذکر کی بدء الخلق باب و بدء الخلق بلکې بعض کتابونو کې کتاب دی کتاب و بدء الخلق او پای کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخلوقات تذکرہ کې احادیث دی پای کې د مقصد د باره چې د دنیا چې کوم مخلوقات دي په دې کې معرفت د الله او شي ذکر مخلوق دلالت کوي په خالق یو ذات موجود دی چې دا مخلوقات دې پیدا کړی دي نو باطن د دنیا نه عبرت مؤمن حاصلې درود شریف نشي ویلې فاتحه نشي ویلې د قران یو آیات چې دی نو هغه نشي ویلې او د دنیا لوی انجنیر دی لوی صنعتکار دی لوی ټیکدار دی دا وهم ان الاخرتهم غافلون دا علت بعد العلت دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د دنیا نه پیږي د الله په وادو ولی يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پیږي په ظاهر د دنیا ظاهر د دنیا باندې زکه پیږي وهم ان الاخرت هم غافلون چې د اخرت نه غافل دي څوک چې اخرت یادې نه دنیا کې ترقی نشي کولی چې معرفت د خالق وکي معرفت د معبود وکي او شروع چې کین نو د ځان نه شروع کړي لري مزه ستا وجود د دنیا ستا حیات د دنیا او ستان دامونه د دنیا په دې کوم ته معرفت د خالق کول شي نو زجر دې په انکار د توحید د بی فکرې په وجبانه چې دوی بی فکر دي کې فکرو کې نو الله به او پیجنې اولم يتفکروا آیا دو سوچ نه کوي په انفسهم په خپل زړونو کې یو احتمال دا دی فی انفسهم فی قلوبهم ځکه محل د فکر چې دین هغه زړه دی او دویم احتمال ده چې فی انفسهم نه مراد احوال د نفس دي اولم يتفکروا فی انفسهم آیا دو سوچ نه کې په احوال د نفس د نفس چې کوم احوال دي داغي مطالعه وکیم په دې کې معرفت د الله وکي ما خلق الله السماوات والارض نتیجه د فکر چې کله دو سوچ او فکر وکوم خالق به پیژني چې نه دې پیدا کړی الله اسمان او زمکا او هغه چې دې په درمیان کې دی الله بالحق مگر اظهار حق د پاره اظهار د حق دا چې خلق الله پیژني ځکه مخلوق دلالت په خالق باندې کوي مصنوع دلالت په صانع باندې کوي هر موجود شی دلالت په دې باندې کوي چې یو موجود ورکوونکې یا وجود ورکوونکې شته په کائنات کې اظهار د حق مراد دی خان تمام مفسرین لیکي چې اظهار د حق دا وی چې خلق د الله دی یووالي قائل شي او په دغه مسلې باندې الله انبيار علی ګل دي اشاره دې خبرې تام چې نظام د عالم چې دی کپه دې کې او تن فکر وکې نو د معرفت د الله او کې د با خپل حقيقي منعم او پیجني د با خپل حقيقي محسن او پیجني واجل مسمى او پنيټي مقرر سره دې کې فنا ته اشاره ده چې الله رب العزت د زمین او اسمان د پاره نیټه مقرره کړې ده نو هر کله چې هغه نیټه راشي دا نظام د کائنات به ختم شي وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون یقینا اکثر د خلکو نه په ملاقات در بخپل انکار کوونکي دي تخویف دنیوي سره د زجرنه آیا دونو ګرځي پزمکه کې چې وګوري سرنګي شو په انجام دا کسانو کیف کان عاقبت الذین بد انجام الذين دا قومون من قبلهم چې د دونه په خاطر شوی دي عادیان سمودیان فرعونیان قوم لوط قوم شعیب دا خطرناک قومونه مخکې تیر شي بدني قوت کې هم د دونه زیاتو مالی قوت کې هم د دونه زیاتو او خاص کر یا لمون ظاهر من الحیات الدنیا د دنیا ظاهر پس روانو ترقی غوښته د دنیا ایمان نه راړو د الله احکاماتونو نه خبرو نو الله پنځه حالات داو ذکر کړي رومنه حال دا ده کانو اشد منهم قوتا قوت نه مراد چې ده بدني قوت چې بدني قوت کې د دې موجوده خلکو نه زیاتو او دویم واثار الارض او اړول واز مکان زمکه ولټه کړی و معنی دا چې بنیادونه کنيستیو کوټې جوړې کړې وې زمکه آباد کړې و په مارکیټونو باندې او په بازارونو باندې دا رنګي بلډینګانې جوړ کړې یا د فصل د پاره یا د معدنیات درا وکولو د پاره زمکه اړوله بس دا کاری امام قرطبی رحم الله احکام القرآن کې لیکي امام قرطبی دو ومی صدې مفسر دی 671 هجری کې وفات دی هغه فرمایي چې واسار الارض مراد د دین ای قلبوها للزراعه اړول وازمکا د زراعت د پاره لأن اهل مکه لم یکونو اهل ارسن زکه د مکی والا چې دینو دا زمیدار نو وامروها اکثر مما امروها او آباد کړي واغ مخکنو قومونو زمکام زیاد داغه آبادې نه چې د مکی والا آباد کړي دام لوی لوی عمارتونه جوړ کړیو دنیا دارو او د دنیا ترقی چې د هغه تبع کمال وي آخرت نه غافلو وجاتم رسلهم بالبينات دا سلورم حال الله ذکر کړي د جناتو د انسانانو اصل مقصد چې دین هغه د الله عبادت ته دانه دې چې ته بدن طاقت ورکی زما ګاړای تعمیرات جوړای انجنیرینګ زده کای ګاډي جوړای کرل ریبل کای دا خو ضرورت دي سره مقصد نه پریږ دی فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون پنځم حالت الله ذکر کوي هر کله چې هغه مقصد طرف ترانه غل په عذاب کې گرفتار شل او دا عذاب کې گرفتار کول دا د الله انصاف خو دا ظلم نو فما كان الله نو الله چې پاغو باندې ظلم کړو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن هغه خپل په ځان باندې ظلم کوم یظلمون فعل مضارع ده دغه اشاره دوام ته ده او ظلم نه مراد چې کفریات دي شرکیات دي او بدعات دي پنا فرمانه کې مبتلا شل دا تمام کارونه داس دي چې په ځان باندې ظلم کوي زکات د دې په وجه باندې دوی د دنیا د نعمتونو محروم کیږي او د انسان د هلاکت سبب هم ګرځي کنه دا ګناونه اسا او سو اچ ناروا کارونه کول عاقبت منصوب دی دا خبر مقدم دی لپاره د کانا فعل ناقص او اسوء کې مختلف توجيهات دي اوله توجيه دا چې سو دا د اسوا او مؤنث دی او اسوا چې د نوغه اسم تفضیل دی لکه حسنا د احسن مؤنث دی او مراد د سونه چې د بدترین عذاب دی په دې صورت کې دا خبر دا اسم مؤخر شو لپاره د کان او د اسوا تعلق چې دین هغه اساو سره نه دی او د اساو مفعول چې دین هغه تامیما حذف دی ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء نشو بدن جام دا کسان وساو چې ناروا کارونه کول هغه انجام څه شه ده اسو بدترین عذاب یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې سوء چې دین دا د بشرا پشان مصدر دی السوء مصدر دی او بطور مبالغه د صفت په صيغه استعمال شوی دی او درېمه توجیه ده چې اسو دا جهنم په نومونو کې یو نوم دی لکه حسن د جنت په نومونو کې یو نوم دی ثم كان عاقبه الذين اساءوا بیا شو په انجام دا کسانو چې ناروا کارونه کول اسو دا د جهنم په نومونو کې ونم شو مراد دې نه جهنم دی اوله توجیه دا چې دا سو تعلق چې دنو اسا او سره دی اسا او بأن كذبوا بآيات الله دا د اسا اوسو د پاره چې دینو علت ته هغه بدن جامې ولې شو په سبب د دې چې دوی تکذیب کو دا الله د آیاتونو په هغه ټوکی کولې یا احتمال دا دی الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون دلیل عقلی دویم سره د زجر نه مختصر دی او عقیده د آخرت په پکې هم بیانېږي الله هغه ذات ته چړم بنه پیدایش کې د مخلوقات سم یعیده بیا به دوباره هم کوي ثم الیه ترجعون کی اشارات قیامت تا ثم یعیده کی هم اشارات قیامت تا وصلی الله تفصیل د قیامت ذکر کین او حالات د مجرمات الله بیانې مجرمانو ويوم تقوم الساعه یاد کا غرض چې قیامت به قائم شي رمنه حال دا یبلس المجرمون نا امید بشي مجرمان خلق یبلسون دا د بلسون ناغسته شوی دی بلسون کسته لیکي چا کې بالکل خیر ني هیڅ خیر پکې نشته او بیا خصوصا کسته لیکي چې دا غزل کې یو خبره او په خلی بل خبره وباسي دغه طبيع عرب مبلس وي ښا ځکه ابلاس کې معنی د پټوالي ده د زړه خبره او د جبه خبره یو نه ده د زړه او د جبه تناوي یو نه ده زړه کې یو خبره او په جواب بل خبره کې او دغه څه چې نو د همیشه نا امید دی خان په دغه بنیاد موږ پښتو کې معنا کو یبلس المجرمون نا امید بشي مجرمان د دغه نه بیا ابلیس جوړ دی ځکه ابلیس چې دی نو هغه د جنت د نعمت نه نا امید دی دومره نا فرمانه کړی دی دومره منکراتو کې مبتلا او دومره متعدی ګناهونو کې مبتلا او چې د جنت د نعمتونو نه او د الله د مغفرت نه بالکل نه امید ده دا لفظ د یبلیس دلیل دی په دې خبره چې ابلیس عربي لفظ دی عجمی لفظ نه دی ځکه که چرته عجمی لفظ وینو بیا به او دو حالات الله ذکر کړي او نه بوي دي مشرکانو د پاره من شرکائهم د شریکانو د دونه چې کوم شریکان په دنیا کې الله سره غنل داغه شریکانو نه بسوک نه شفاع او سفارشیان چې د دوی سفارش وکي او د جهنم د عذاب نه وباسي وکانو بشرکائم کافرین د دې جملې دوه مطلب دي یو مطلب دا چې دا نتیجه د انکار ده او معنا دا چې کله دا عابدان عبادت کوونکي پرز د قیامت د معبودانو د سفارش نه عاجز شي نو حالته کې بدو انکار وکړي چې موږ په دنیا کې د دوی عبادت نه دی کړی یا انکار وو کې داوود عظمت چې تاسو خو هیڅ عظمت نو اوس مونږ ته خبره واضحه شو چې تاسو جهنميان یې او دنیا کې تاسو مونږ له دعوت راکاو چې زمونږ عبادت کوي یو معنی ده نو په دې توجیه کې او په دې مطلب کې وکانو بشرکاهم کافرین د دې جملې تعلق د آخرت سره دی او د قیامت سره دی او دوی مطلب وکانو بشرکاهم کافرین الله ذکر کوي حال د دو د دنیا چې دنیا کې دی عابدانو د دې معبودانو عبادت چې کړو دا غ عبادت په جمانه کافرین دو کافر شیو نو دا کفر چې دینو په آخرت کې سبب د تاوانو ګرځیدو او سبب د سو او ګرځیدو د جهنمو ګرځیدو او سبب د ناو مې دی وګرځیدو ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون آیات کې دوزله یوم راغله دا لومبنه یو ما مبدل منه ک اور پسې یوم چې د یوم اذن دا داغه نه بدل ک او په کمره چې قائم شي قیامت یوم اذن په دغه راز آیت تفرقون دو بعد یو بل نه جدا جدا شي عابدان اور معبودان دو بعد یو بل نه پرز د قیامت جدا جدا شي دغه که معبودانو دوله دعوت ورکړي داو جرم دا دی چې هغه دعوت د عبادت د غیر الله ورکړي دی دا جرم جدا دی او عابدانو چون کې اجابت کړي دی دا جرم جدا دی نو مختلف قسم جرائم والا دا به پرز د قیامت د جهنم په مختلفو طبقو کې پراتی دعوت ورکون کې اجابت کون کې دا مختلف مختلف جرمونه دي یتفرقون دو با پرز د قیامت دیو بل جدا جدا شي یو معنی دا او دیو معنی دا یتفرقون دې کې صنعت لوف دی ښا او صنعت لوف دې ته ویل کېږي چې متکلم خپل په کلام کې ابهام پرېږدي او د مخاطب په ذهن باندې اعتماد وکي چې زما دا ابهام به دا مخاطب لري کې پخپنه د دې نمونه قران کې ډېر زیات دي یتفرقون نه مراد دا چې مسلمانان او کافران به پرز د قیامت یو بل نه جدا جدا شي امام مقاتل رحمه الله فرمایي یتفرقون بعد الحساب د حساب نه رسو به دوی یو بل نه جدا شي سیق المؤمنون الى الجنه والكافرون الى النار او مخکنی آیت اخر کې الله فرمایلی یتفرقون دې ته لیکيږي بیان د تفرق دیو جنا د دواړو آیاتونو په ابتدا کې اما اما راوړې دي په نسم آیات په ابتدا کې فاما الذین شپارسم آیات په ابتدا کې و اما الذين كفروا نو دا بیان د تفرق شو او هر چې دیا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات یا عمل کې د سنت مطابق فهم فی روضه یحبرون دا بشارت ده دای کسانو ته چاو کې دو صفاتونه موجودو یو ایمان راوړیو دا سبب د دخول جنت دی او دویم عامل صالحات عمل کې د سنت مطابق دا سبب دی لرفع الدرجات والله دوله خوشخبری ورکړي فهم نویبا دغه مؤمنان فی روزتن په باغونو د جنت کې یحبرون خوشاله کړي شوی روزتن مراد باغونه د جنت پای کې به دوه خوشحالي دتا دایمي خوشحالي ویلې کیږي چل تکي مرګ نشته دی مرزونه نشته دی نو یخبرون فعل مضارع مجهول ده عبد الله ابن عباس معنا کوي یحبرون یکرمون دو تبا عزت ملاویږي په جنت کې د معنا امام مجاهد او حضرت قتاده کې هغه فرمایي چې یحبرون په معنا د نعمتونو د چې دو تبا نعمتونه ملاويږي که حبرتن نه واغستې شي فتح د حام بفتح الحام په معنا د نعمت راځي او که حبرتن نه واغستې شي بکسر الحا په معنا د خوبصورتۍ راځي دیو جن بیا مفسرین جدا جدا معنی کوي څوک معنا د نعمت اخلي څوک معنی د عیش او عشرت اخلي څوک معنی د خوبصورت ای اخلي معنی دا که چرته دا لازمی وي حبرتن یا حبرتن وي په معنی د خوشاله راضي او په معنی د خن نعمت راضي او که چرته متعدی شي تحبیر نواغسته شي بیا معنی تزیین راضي فهند خوبصورتای او حدیث کې راځي شمائل ترمذی کې روایت ده دا ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ روایت ده ما تلاوت کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما تلاوت ته وګه خو ابو موسی فرمای او ما چې تلاوت ختم کړو ما ته پته ولګی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما قرات ته وګه خو ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ فرمایل لو علمت انك يا رسول الله تسمع لقراتي وکذبوا بیااتنا دویم جرم تکذیب کې زمونږ د آیاتونو او دریم جرم دا ولې قائل اخره د اخرت د ملاقات نوم تکذیب کوي فاولائک تخویف دغه صفاتون والا فی العذاب په جهنم کې محضرون حاضر بکړې شي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون دعوت التوحيد په لفظ د سبحان سره اور پسې به بیانې کې اوقات د عبادت نو اصل سبحان کې اشاره د عبادت ته چې تاسو عبادت کوئ نو پاغه عبادتو کې الله پاک غنئ نو پنځه اوقات به الله ذکر کې په دواړو آیتونو کې چې دې ته ویل کې اوقات العبادت پاکي وای د الله پاغه وخت کې چې کله تم سونا ما خام کوي تاسو مراد د ماقام نه پشپې کې داخلي دلی معنی دا چې رز ختم شوه اوس تاسو شپې کې داخل شوئ نو د شپې عبادت کوئ مراد د دینه ماقام مز دیو د ماسختن او د سار د درې منځونه چې ده د ته لکېږي صلات الليل د شپې منځونه او دا اول ذکر کړه ښا اشاره د خبره ته چې اسلامی تاریخونه او د میاشتو حساب چې د شران دا د شپې نه کیږي ماخام نه تاریخ بدلیږي ماخام اشاره دې خبره ته چې یا الله رس خطر شوا د غرنګ زمون شپوم خطر کې په دغه بنیاد د شپې عبادتونه کوي وحين تصبحون کله چې تاسو سار کوي اشاره د سار مست چې شپه خته رشوا یا الله رزم زمون خته رکی حدیث کی راضی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ روایت ته بخاری اور مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال سبحان الله وبحمده فی یوم 100 مره چې وطن د رزي سبحان الله وبحمده سلزله وي حتت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر داغه ګناونه معاف شي اگر چې وین پشان د زګ د سمندر او د بخاری اخیری حدیث ته هغه د حضرت ابو هرره رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان حبیبتان الرحمن دو کلمې دي چې محبوب دی رحمان ته ثقيلتان فی الميزان درنې دي په تول کې هغه دو کلمې څه دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا د بخاری اخیری حدیث دی ولو الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون او خاص داغه تعریف ندین فی السماوات پاسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې فی السماوات کې اشاره د ملائکه ته چې ملائک د الله تعریفونه کوي والارض اشاره د انسانانو او جناتو ته چې کله نظر کې کمزوري راشي دغه وخت عرب بیا عشل عین نمازګر وخت داسې دی چې دې کې د نور هغه سپینواله چې د زړوالي طرف ته ځي دې سره نظر کمزورې کیږي معنی دا چې سيزونه بیا کم ښکاریږي او دغه وخت چې کوم مسکیږي نو هغه ته صلات وستا ویل شي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين واشیا نو په وخت د مازیګر کې وحین تظهرون او کله چې تاسو ماسپخین کې داخلي گئے نو دو منځونه پاتې او د ماسپخین او د مازیګر هغه دی آیات کې ذکر کړو او مخکنی آیات کې درې منځونه بیان کړو او هغه درې منځونو سره الله داود سبحان ذکر کړه او دې دوه منځونو سره الله رب العزت داود حمد ذکر کړه اشاره کې دې خبره ته چې استاموس باغې چې هغه مشتمل وي په سبحان او په حمد چې الله پاک غني او د الله تعریفونه کوي آیت نمبر 19 نو اخله تر آیت نمبر 27 پورې لس دلایل عقلیه به ذکر کیږي د دې باب او د مخکنی باب دلیل عقلی چې وسره شمارې نو بیا به یو لشي او په دې لس دلایلو کې به بیانېږي دویش تصرفات د اولوهیت بیا 32 نواخ ل 36 پورې زجر د مشرکین ته او دا او صفات قبیحه به الله ذکر کوي او ټول صفات قبیحه به اتی سیندز کی بیا دلیل عقلی یو لسم د دې باب او کله مخکنی باب دلایل وسره شمارې نو بیا دولسم دی 38 کې بیانې کې اصول د نصرت 39 کې بیانې کې منع د ربانه چې هغه مقابل د احسان دی چونکه مخکنی آیت کې ترغیب د احسانو فات ذل قربا حق اول والمسکین او ابن السبیل حق ورکه نو احسان کوي ځان د ربا نه بچ کا ځکه ربا مقابل د احسان ده او سلیختم آیات کې بیانې کې دلیل عقلی دولسم سلور تصرفات په پکې بیانې کې د اولوہیت راوباسی الله الحی ژوند ژوند راوخل من المیت دمنا یا حقیقی حیات مراد ده یا روحانی حیات مراد ده که حقیقی حیات مراد شین نبی حی نه مراد انسان دی او میت نه مراد نطفه ده چې الله ژوند انسان راو باسي د نطفه نه د په دې صورت کې حقيقي حیات مراد شو او یا روحاني حیات مراد ده نو حینا مراد مسلمان ده او میت نه مراد کافر دی الله د کافر نه مسلمان پیدا کی الله د کافر نه پیغمبر پیدا کی لکه ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله پیدا کړی دی د پلار نام پلار چوا کافرو ويخرج الميت او روباسي الميت من الحي د ژوندینام دلته کوم حقيقي حیات مراد دی یا روحاني که حقيقي حیات واغستې شي نو میت نه مراد نطفه ده الله رو باسي دغه نطفه من الحي د ژوندې انسان نام او که روحاني حیات مراد شي نو میت نه مراد دا کنعان دی حي نه مراد چې دی نوح عليه السلام دی ويحيي الارض بعد موتها او الله تازه کې زمکا پس ته چوالي دا غینا چې الله غي باندې باران وری وکذالک تخرجون دته لیکيږي استدلال په طریقه د قیاس لکه دا مخ کې درې کارونه الله کول شي دا رنګ الله تاسو د قبرونو نوم را وکړي شي او دې کې بیانېږي دو تصرفات او بعضې د دلایلو د الله نه هغه دا خبره ده چې پیدا کړی تاسو من ترابن د خورې مراد د دین آدم علی السلام دی چې هغه الله پیدا کړو د خاورینام معنا دا چې آدم علی السلام الله د خاور نه پیدا کړی پیدا کړی دی او وانتم اولاده تاسو دا غا اولاد یې لہذا په دې اعتبار چې د انسان د پیدایش لری ماده چې د نو هغه خاور ده او نور قریب ماده چې د انسان د پیدایش هغه نطفه ده ثم اذا انتم بیا ناسا پاتا سو بشرون بنی آدم خکارام د چهره والا د مخونو والا خکارا شوي تاسو چهره خکارا شوي او نه پټ وای په دې کې بیانېږي دوه تصرفات د اولوهیت او بعضی د دلایل د الله نام هغه دا خبره دا چې پیدا کړی دي لکم تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسون ازواجن بیبیان تاسو الله تاسو د نفسونو تاسو بیبیان پیدا کړی دي لتسكنوا الیها دې د پاره چې آرام حاصل کې تاسو هغه ته لتسكنوا الیها چې تاسو مایل شي هغه بیبيانو ته او هغه سره تاسو محبت وکړئ تاسو او هغه تاسو سره محبت وکړئ دا اتحاد د جنسیت چې دینو دا موجب د محبت دی خان دا دلیل دی په دې خبره چې زوجیت به الوی محبت به ال پیدا کیږي د میا او بیبي بی په درمیان کې د خځه او د خاون په درمیان کې او محبت ال پیدا کیږي چې دا دواړه هم جنس وي دا دلیل په دې خبره چې د انسان نکاح پیری سره نکیږي ځکه دواړه هم جنس نه دي نو الته کې سبب د محبت نشته دی سبب د نفرت دی په دغه بنیاد تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي چې اتحاد د جنسیت دا سبب د محبت دی او اختلاف د جنسیت چې دی نو هغه سبب د نفرت دی چې جنس یو وي محبت به موجود وي چې جنس یو نه نو محبت بني بیا الله فرمایي ومن آیاته او بعضی د دلایل د الله نام ان خلقکم چې پیدا کړی دي تاسو د بارے من انفسکم تاسو د نفسونو ازواجن بیانې الله پیدا کړی د خزیو د خاون په درمیان کې مودتن محبتن الله محبت پیدا کړی دی او دیم دا ورحمتن او ترس کول په یو بل باندې الله محبت پیدا کړی دی الله مهرباني هم پیدا کړی ده دا د محبت او د مهرباني کو جماني افزایش نسل کیږي انسانان پیدا کیږي نو لہذا دا د مخکنی آیات ثم اذا انتم بشرون تنتشرون د باره تتم شو د دغه محبت او د ترس په جواني بنی آدم زیات شلم دنیا آباد شو کچرته دا محبت او مهرباني نه وي بیا به افزایش نسل نه کېدو بیا به انسانان نه زیاتېدل یو احتمال دا دی او دویم احتمال دا دی وجعل بینکم کې خطاب عام دی وجعل او پیدا کړی دی الله بینکم تاسو په درمیان کې تمام انسانانو په درمیان کې الله محبت پیدا کړی دی او الله مهرباني پیدا کړی ده دا دو توجیهات دي او بیا په دې دوانو توجيهاتو کې چې کوملم بنې توجيه ده توجه چې بینکم کې خطاب چې د خزي خاوند ته ده نو د خزي او د خاوند د ژوندۍ دوه مرحلې دي یو بالکل ابتدایي مرحله ده او دویمه چې د انتهایی مرحله الله رب العزت دوه خبرې ذکر کړي مودتن دویم ورحمتن ابتدایي مرحله کې چې د خزې او د خاوند نکاح وشي محبت کې یو بل سره او بیا اخیری عمر ته جوړ رسیږي چې بډاګان شي بیا خزه په خاون باندې ترس کې او خاون په خزه ترس کې نو مودتن کی اشاره دا ابتدایي مرحله ته او رحمتن کی اشاره د انتهایی مرحله ته او یادا سی و چې مودتن و رحمتن هر وخت ابتدایي مرحله وی او کې انتهایی مرحله وی یو بل سره محبت دی او ترسم دی ښا ځکه دا دواړه خبرې چې محبت مې او ترسم مې نو دې سره افزایش نسل کی او دغه رنګ خاوند د کور نه بار مزدوري کوي ملازمت کوي ځان کړي مختلف مشقتونه په ځان برداشت کوي ځکه محبت دې بيبي سره هغه لپاره ځان کړي او مهرباني د پاګې باندې نو حلاله کمای ګټي سلور تصرفات د اولوہیت الله دې کې ذکر کړي او بعضی د دلایل د الله نام پیدایش د اسمانونو دی او د زمکه ورپسې و اختلاف والسنتکم او اختلاف دی د جبی تاسو ګور تاسو جبی دی یو بل نه مختلف دي نه اختلاف د جبونه مراد چې دی یا خو نوعیت ته او یا کیفیت ته نوعیت په دې اعتبار چې یو نو عجبا بل نو عجبا یو عربي وي بل عجمي وي یو پښتو وي یو بل چې دی نو پنجابي وي یو انګریزي وي یو بل چې دی بل جب وي دا اختلاف د جب تاسو چې دی نو دا دلیل کامل دی د الله په وجود باندې چې یو جب ده د واخې نه جوړه ده یو په پښتو وي بل په پنجابي وي یو په انکو وي بل په کوستاني وي یو یو جبو یو بل بل جبوي دا د الله په قدرت باندې دلیل شو کنه ادا حقیقت کې بیا د اتم آیات ته تمه ده اتم آیات کې الله فرمایلی او لم يتفکروا فی انفسهم آیا دا خلق سوچ نه کې خپل په نفسونو کې چې معرفت د خدای وکي خپل خالق او پیجنې خپل مالک او پیجنې اذیم اختلاف نه مراد اختلاف د کیفیت ته چې یوې جبې والا ډیر کسان دي ټول پښتو وي لیکن لهجه کې نرمواله سخواله اواز کې کمواله زیاتواله دا د هر یو د بل نه بیا مختلف دی ښا دام قدرت دی د الله رب العزت والوانکم واختلاف الوانکم اختلاف د رنگونو تاسو د یو مور پلار نه پیدا دی یو تور دی بل سپین دی یو دنګ دی بل مندره دی اختلاف د رنگونو باز پهونه الله تور پیدا کړی دی باز الله سپین پیدا کړی دی باز الله سره پیدا کړی دی ان فی ذلک یقینا په اختلاف د جبو په اختلاف د رنگونو کې ډېر لوی دلایل دي لپاره د عالمینو دلته کې عالمینو ویخه پوه خلک سمجدار خلک تمام دنیا الله ودکړه نور ډوب کو دنیا باندې تیار راوستم او خلق ودشله داود کېدل د انسانانو دا لوی دلیل دی د الله په قدرت باندې باللیل د شپې او نهار دو توجيهات دي رمنه توجیه دا چې منامکم باللیل و منامکم بالنهار نو خوب په دوه قسمه دی یو خوب د ضرورت دی چې هغه د شپې خوب دی او دویم خوب د خواهش دی چې هغه د ورځې خوب دی چې هغه ته قیلوله ویل کی نو د ليل او د نهار د دې دوانو تعلق منامکم سره دی او دا لیل او نهار چې د منامو مصدر د پاره ظرف دی منامکم فی الليل و منامکم فی النهار یو توجیه ده او دویمه توجیه دی کې صنعت اللف دی او صنعت اللف دی ته لیکي چې متکلم کلام وکي او کلام کې ابهام پریږ دی او په ذهن د مخاطب اعتمادو کې متکلم چې دی پوه شو بس او دا عموما هغه ځای کې وی چې کلام متکلم د مخاطب امتحان اخلي ښه ځکه مخاطب پوه شو چې د منام تعلق د لیل سره دی نهار سره نه دی او نهار کې چون کې ګرځیدل دي عام مخاطب په خپل پوښ لیا دو قدرتونه شله یو قدرت د شپې او د کول اذیم قدرت درځي ګرځول یو غاټ ته بوتله بلې غاټ ته بوتله نو ترجمه دا سی وکړه ومن آیاته او بعض دلائل د الله نه منامکم خوب د تاسو باللیل د شپې او ګرځیدل د تاسو ون نهار درځې وابتغاءکم من فضله او تلاش کول د تاسو د فضل د الله نام ان فی ذلک یقینا پدی خوب کې لا آیات ډیر دلایل د قدرت دی لپاره دا قوم چې د الله کتاب اوري ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا بل دلیل عقلی پدې کې بیانې کې سلور تصرفات د اولوہیت او بعضې د دلایل د الله نه یریکم خیتا استال برق برېخنا اسمان ګړلیږي دا علامه ده د دې دا چې باران به وریږي نو هر کله چې باران وریږي نو تقسیم د انسانانو کې انسانان په دوه قسمي یو قسم انسانان آګي چاو ته د باران ضرورت وي دویم قسم انسانان آګي چاو ته د باران ضرورت نه بلکې هغه وایي چې یا الله باران اون نه ورای فصل خرابېږي نقصان کیږي مسافریم بستر دن سره پوګ باندې یا الله کباران اوریدم بستر بلم دشین فصل به خراب شین لینټر میکر دی هغه به خراب شي الله فرمای و من آیاته بعضی د قدرت د دلایل د الله نه یریکم خیتا استال بر کبرخنا خوفن د پار د یری چې مسافر یریږي که د خوف تعلق چې د مسافر سره دی یا هغه انسان سره دی چې هغه ته نقصان ملاويږي په باران وتمان او د پاره د تمی مراد د دین مقیم دی چې کور کې دیره دی او فصل کرل دی او دعاګانې غواړي چې الله باران وره نو کله چې باران وریږي نو هغه وی سونه وریږي ور باران ته سونه وي لکه هغه له فایده ورکی د پاره د تمی مراد د دینه هغه انسان دی چې هغه ته ضرورت د باران دی چې دعاګانې غواړي د باران خوفا وتمن دا دواړه منسوب دي یا خدا دواړه د فعل مذکور د پاره علتونه دي او فعل مذکور چې دین هغه یوریکم دی خوفا مفعول له تمن هغه معنی تفکر اځم احتمال نه چې دا حال دی په داسې حال کې چې را ورکی په داسې حال کې چې تم ور کوي وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها برېخنا چې راشي په اسمان کې بیا الله باران وري وينزل راوري من السماء د وريزنا ماء وبد باران فیحیی نو تازه کی پاغه اوبو الارض ازمکا بعد موتها بعد یبسها پس ته وچوالی دا غینا چا غزمکه اوچي بے فیدی زمکا الله باغی باران ورین وغه فائدہ نه کوي یقینا په دې باران کې لا آیات ډېر عبرتونه دي لپاره دا قوم چې عقل نه کار اخلي خپل عقل کار آمد کوي ثم اذا دعاكم دعوتن ثم د تاخير د پاره دی بیا تاخير په دوه قسمه دی یو تاخير هغه چاغه ته تاخيري زماني ویل کی معنی دا چې اسمانو نه اوسمو کې د الله په حکم اولاد دي لیکن یو ورځ به داسې راځي چې دا وجود د اسمانونو به ختميږي وجود د زمکه به ختميږي په دې به فنا راځي دا نظام به ختم شي او دویم احتمال ده چې ثم کې عظمت د قیامت ته اشاره ده ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اشاره دې خبره ته چې د دینه مخکې به هم یو ځل پوکې شوي وي او تاسو به ټول هلاک شوي یئ دا دوباره پوکې چې کېږي او تاسو راوځئ نو من الارض د زمکه نه راوځئ اذا انتم ناسا بتاسو تخرجون راوځئ به د قبرونو سورۃ چون کې مکی ده دیو جن الله بار بار مسله د قیامت ذکر کړي دغه بیانې کې دوه تصرفات او الله هغه ذات ته چې لمنه پیدایش کې د مخلوقاتو ثم يعيده بیا به دوباره هم پیدایش کوي وهو اهون عليه او دا دویم پیدایش په الله باندې آسان دي هر کله چې الله ګران پیدایش کړ دی چې هغه لومبنه پیدایش دی دویم پیدایش خو آسان شو چاون نه د دې مخلوق وجود وو الله پیدا کړو یو توجیه دا چې وهو کې ضمیر راجع دی دویم پیدایش دی دا دویم پیدایش په الله آسان دی او دوی متوجه ده چې هو کې ضمیر راجع دی لومبني پیدایش ته یبدا الخلق ته دا لومبني پیدایش په الله آسان دی هر هر کله چې لومبني پیدایش آسان دی نو دویم پیدایش خو په طریقې اوله آسان دی وله المثل الاعلى او خاص د الله صفاتونه دی اوچت مثل نه مراد صفاتونه لوی لوی صفاتونه چې خالق دی مالک دی رازق دی مختار کل دی حاجت روا دی د نفع او د ضرر مالک دی دا ټول صفاتونه مراد دي فی السماوات پاسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې وهو العزیز الحکیم آیات ختمه په دوو اسماء رمنه اسم دی العزیز الله بادشاہ دی دا الله په بادشاہي کې یو امر دا دی چې د اسلام دعوت چلی په معاشره کې په کار دا چې ټول مسلمانان کې او جنت تلل شي الله فرمایل الحکیم زه حکمتون والایم او حکمت دا دی چې بعض مسلمانان او بعض کافرین ضرب لكم مثلا من انفسكم الله مثال بیانې د توحید او د شرک یا مثال د موحد او د مشرک دی الله بیانې تاسو د پوهې د پاره مثلا یو مثال خطاب کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې لکم کې خطاب مشرکان ته دي جمهور مفسرین دغه فرمایي چې مشرکانو الله تاسو د پوهې د پاره یو مثال پیش کړي سورن کبوت کوم مثال پیش کړو دلته الله بل مثال پیش کړي معرفت القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکي سورته بقره په تفسیر کې چې قرآن کې 44 مثالونه دي او هر سمجدار سړی چې هغه د مخاطب د پوی د پاره کلام کې مثال پیش کړي شو او دویم احتمال ده چې لکم کې خطاب تمام مؤمنانو ته مسلمانانو ته الله تپوس کې د مشرکانو نه چا یشته دې مما ده غلامانو نه ملکت چې مالکان دي ایمان حکم خلاصون استاسو ا غلامان چې تاسو خپل د خدمت د باره غست دي داونه خدمت اخلای نو آیا هغه غلام لته خپل پزمکه کې یا خپل په مال کې هغه شریک کای ته او دا سه شرکت فانتم فی سواون چې تا سره پوره حقدار شي کې نو هر کله چې غلام تل ا غلام چې د خپل ځان سره شریک نه غني پزمکه کې په پټي کې په کټي کې په لوټه کې په ګلاس کې هغه ځان سره شریک نه غني چې دا ملکیت مجازي دی او مختصر ملکیت دی په دې مختصر ملکیت کې ځان سره تو څوک شریک نه غني نو الله سره څنګه شریکان غني عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا آیات نازل شوه په هغه وخت کې چې کله به مشرکینو په وخت د حج کې تلبیه کوله او دا الفاظ وی چې لا شریک لک الا شریکا هو لك تملكه وما ملك په وخت تلبیه کې به دا الفاظ چې لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک هغه شریک چې ته مالک او داغه چې کوم مملوک دی نو ته داغه هم مالک الله دا آیات راولېګو او وی فرمایل هل لکم مما ملکت ایمانکم آیا شته د تاسو مما ده غلامانو نام ملکت چې مالکان دی ایمانکم تاسو خلاصونه داغو من شرکا حصہ داران فیما پاغمان کی رزقناکم چې موږ تاسو له درکړې دي چې موږ تاسو له کم مال او کم رزق درکړې دي او په هغه رزق کې چې دی دا غلام ته ځان سره شریک کې او په داسې حیثیت شریک کې فانتم فی سواون چې تاسو پای کې برابر حقداران شئ لکه څنګه ته مالک کې دغه سي او غلام همستا دغه مملوک شي مالک شي الله فرمایي تخافونهم یریږي تاسو د دغه غلامانو نه چا غلامان خپل ځان سره په غمال کې شریکان نه غنئ او داسې یریږي که خیفتکم لک یریږي تاسو انفسکم دا خپل نفسونو نه انفسنا مراد چې د آباءکم یا انفس نه مراد چې ده ابناکم یا انفس نه مراد چې ده اخوان اخوانکم دا سیری گئی لکه ته دا نه غواړې چې ما سره زما پزمکه کې زما پلار شریک شي دا نه غواړې چې ما سره زما زمکه کې زما زوی شریک شي دا نه غواړې چې ما سره زما زمکه کې زما رور شریک شي یا تر شریک شي یا تر زوی شریک شي څنګه آی کې شرکت نه غواړي نو داسې د غلام شرکت هم ته نه غواړي کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون الله دې دغه رنګ واضح بیان موږ د قران آیتونو لپاره دا قوم چې عقل نه کار اخلي بل اتبع الذين ظلموا اهواهم بغیر علم دومره دلایل ذکر شلو دا خلق ولی نمانی الله فرمایي ځکه نه مني چې د خواهشاتو تابع دي بلکې روان دي کسان چې ظلم کړي دي خواهشاتو پسې بغیر د دلیل نه یو تن چې خواهش پسې زی به دلیل روان دي نو دی الله گمراه کړ دی الله فرمایي فمن يهدي سوق دې چې هدایت بور کې آچا ته چې الله گمراه کړي وما لهم نبوي دون را من ناصرين هیڅوک مددګاران چې کله د الله عذاب کې گرفتار شي یو معنا دا ده وما لهم من ناصرين تعلق د برزخ سره دی یا د آخرت سره دی چې الله گمراه کو پرز د قیامت به د څوک مددگار ني یا وما لهم من ناصرين تعلق د دنیا سره دی او نصرت نه مراد چې ده مدد نه مراد چې ده مدد د هدایت ته فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين سوک چې الله گمراه کی د نبوي هغه د پاره من ناصرين سوک مددګاران چې هغه سره مدد وکي او هغه له هدایت ورکي فاقم وجهك للدين حنيفا الله ترغیب د دین ورکي او اصول د نصرت الله ذکر کړي برابر کا مخ خپل دین ته وجه نه مراد پورا بدن دی خپل پورا بدن چې دینو دا برابر ک دین ته حنیفن په داسې حال کې چې ته مضبوط شي په توحید باندې او ته مضبوط شي په دغه دین باندې فطرت الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرتا منسوب دي او دا عطف دي په وجه باندې فاقم وجهك فاقم فطرت الله التي برابر کا خپل ځان په دین د الله او دیمه توجیه ده فطرتان دا منصوب دي د عامل ناسبه حذف دي او معنا دا چې لازم ونسا دین د الله د الله دین لازم ونسا ځکه دار مدار د نجات پدغې دي هغه دین د الله فطر الناس علیها چې پیدا کړی دی الله په هغه دین باندې خلق هدي کې اشاره د انسان فطرت ته ابن کثیر روایت نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطرت هر مولود بچه پیدا دی په فطرت د اسلام وابواه یحودانی او ینصرانی او یمجسانی مور بلاری بیا بیلاری کی یا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی بل طرف ته بوزي لا تبديل لخلق الله خلق چې په یو طرف روان دي نو الله دې فطرت بدل کی کنه د اسلام په ځای باندې بت پرستی دي عام کې د اسلام په ځای باندې د يهوديت عام کی ځکه خلک بت پرسته روان دي خلک يهوديت او نصرانيت روان دي الله دې د معاشره مطابق فیصله وکړي او دا هغه خواهش شری الله دې هغه له دین نوم ورکړي الله فرماینا نشته دې بدلیدل د الله د دین د الله دین دا دې چې الله یو دې الله سره هیڅ څوک شریک نشته دی دا دین د الله ازلی دی او دائمی دی الله به دین افراد پیدا کی هغه به دعوت چلی نو په معاشره کې به خلک فطرت طرف ته ځي دین اسلام طرف ته لا تبدیل نشته دی بدلیدل خلق الله لدین الله د الله دین لره سورت روم کې چونکی اصل مسله هغه بیان ده د نصرت چې مدد برازي الله متا سو به مدد نه پریدي په شرط د دې چې شرایط د مدد موجود وي الله طرف نه نصرت کیږي چې تاسو کې شرایط موجود دي الله رب العزت سلور اصول ذکر کړي یو دا چې تاسو کې رجوع ال الله موجود وي دویم دا چې تاسو کې تقوا موجود وي دریم دا چې تاسو کې د موس پابندي وي او سرلم دا چې تاسو نفرت وي د مشرکانو نه مشرکانو سره تاسو تعلق ني ولا تکونو من المشرکین منیبین الیهم پدا سي حال کې چې رجوع کوون کې تاسو الله ته منیبا دا د انا بنه ماخوذ دی د زړه صفت ته ویل کېږي انابت قلبی پزړه رجوع کون کې د دې دویم نوم بیا اخلاص ته ښه دویم دا وتقوه يرو کې د الله نه واقع مصلات دریم دا چې پابندي کوي د مانځه او سرورم ولا تکونو من المشرکین مکهږي د مشرکانو د ډلې نه اگر چې تاسو خپل خپلوان دي تاسو خاندان دي او سره برابر او تعلق نه ساته من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا زجر دې مشرکانو ته او دا هو صفات کبیه الله ذکر کړي من الذين دا بدل کل من الکل دې دال مشرکین من المشرکین د مشرکان نه یعنی کسان فرقوا دینهم چې ټوکړي ټوکړي کو دین خپل دلته کې دین نه مراد چې د دین اسلام دی او دین د فطرت دی چې الله دو په فطرت پیدا کړیو مسلمانان پیدایشي الله دو ته اسلام نصیب کړو لیکن کله چې رورو پیدل هغه دین تس نس کو سیو طرف تلال سبل طرف تلال سبل طرف تلال ځان خراب کو لکه 29 آیت کې الله فرمایي نو بل اتباع الذين ظلموا اهواهم بغیر علم خواہشات پس لاړل خواهش چې ورته کوم شي دین خاو هغه دین وګڼو پاګه روان شو نړم باندې ناکار صفت د مشرکانو دا د فرقو دینهم په دین کې فرقاواریت پیدا کو دیني تسنس کو او دیم قباحت وکانو شیان او شله دو مختلف ډلې ډله بازی شروع کړم کل حزب بما لديهم فرحون درم کباحت هر یو ډله باغ دین باندې لدیم چې وسره ده فرحون خوشاله ده خپل په دین باندې هغه ډله خوشاله ده او دې ته لګي خوشاله دل په غلط دین باندې دین نه دی د جنت لار نه ده د جهنم لار ده د تباہی لار ده او د خسران لار ده پاغي باندې دا ډله خوشاله ده تعجب دې د دوی په خوشاله باندې و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه او کله چې ورسیږي بعض انسانانو ته الناس باندې الف لام داخل دي هر انسان مراد ده دي ځکه با شکر گزارو مشته دي او کله چې ورسیږي بعض انسانان تزرون څه تکلیف څه سختی کاغه بدني سختی یا مالی سختی وي نو بیا په دې وخت کې د موحد شری الله تعاواز کوي بیا دنا خپل معبودان ير شي خپل دین دنه ير شي بیا په سختو کې بیا د مسلمان شي دعون دو بلی ربهم خپل رب منیبینا په داسې حال کې چې دوی اخلاص کوونکې له هغه ته په سختو کې الله ته فریاد کوي ثم اذا ذاقهم منه رحمه اذا فريق من ربهم يشركون او کله چې اوسه کوي الله دو تا د خپل طرف نه رحمتن سو خوشالي خوشاله نه مراد صحت ته دا په هغه وخت کې چې ضرر نه مراد بدني مرض واغسته شي او یا رحمت نه مراد مالداری ده دا په هغه وخت کې چې کله ضرر نه مراد فقر غربت قحط سالی واغسته شي کله ولا صحت ورکیا الله ولا مال ورکیم نو پکار دا د شکر ادا کیم او د شکر بجا الله فرمایي اذا فريق منهم بربهم مشركون ناسا با یو ډله د دنیا په خپل رب سره شریکان غني بیا نسبت بل چا ته کین چې زه فلان کی زیارت لتلم زه فلان کی بابا لتلم ور هغه مال سیات راک هغه مال بچی راکلم هغه مال مال راک الله سره شریکان غني ښه او کله نسبت ګولې ته کې د سپرین ګولې مې خو لاغه سره خشلم ستن مې او لاغه سره خشلم اپریشن مې او کاغه سره خشلم دومره نا شکر دی ښا صحت ور الله ورکو نسبت غیر الله ته کوي دا وای چې الله خکړم الله مال شفا را کړه پلان کې شيږي پلان کې شيږي مطلب دا چې کیفیت د کافر او د مؤمن د دې دواړو په درمیان کې زمين او اسمان فرق دی ځکه کافر چې په سختو کې الله ته आवाज کوي په خوشحالي کې چې غیر الله ته فریاد کوي مؤمن مؤمن باندې که حالات راشي پریشانې راشي نو دې صبرناک وي او که خوشحالي راشي نو دې شکر کوي د الله ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون پنځم قواحد د مشرکانو جواهر کې لیکي چې لیک فرو کلام دا عاقبت د پاره دی عاقبت دا چې د انکارو کې دا نعمتونه الله چې موږ ول ورکړي دي هر کله چې ستا کیفیت دا دی مشرکان فتمتعوا اوس پیدا حاصله کا د دنیا نه پیدا حاصله لکه رسو صورت کې ورا چې ذوق انک انت العزیز الکریم سکا سچ خوري خورا سچ کای کوا خپل په ګمان کې ته عزتمن یې غالب یې لیکن انجام اعتبار سره جهنم ته وځي فتمتو نو فیدا حاصل کې د دنیا نه فسو پتا لمنن قریب تاسو ته پته ولګي په برزخ کې او په آخرت کې یا په دنیا کې دا سي دلیل په هوا چې هغه دلیل يتکلمو ثابتين دلته کې کلام نه مراد کلام د ثبوت ته ځکه دلیل هغه ته لیکي چې هغه د متکلم داوا ثابت کی دا سي دلیل چې ته بیا خپل داوا ثابت کی نو کلام او نو تک نه مراد ثبوت ته فهو چې دغه دلیل یتکلمو ثابتای بما بندگی دا غ معبودانو چې دوه الله سره شریکان غني دا غ معبودانو بندگی هغه دلیل ثابتې چې کوم دلیل مونږ را لګلې دي نه داسې دلیل خو نشته دی آیا نو ګوري دا انسانان چې بشک الله فرا رزق ورکړي هغه تا هغه چاته چې غواړي او يقدر او تنګي فراه رزق ورکول او تنګول دا خود الله خو خزه چا الله فراه رزق ورکړي او چا باندې الله رزق بند کی اسباب د رزق په الله بند کی زندگی دا په فقر او غربت کې تیر شي ان فی ذالک بشکا پدا کې فراح رزق ورکول کې او پتنګول د رزق کې لا یاتن ډیر ډیر دلایل دي لپاره دا قوم یؤمنون چې ایمان لري فاتز القربى حقا والمسكين وابن السبيل یا خصول د نصرت الله ذکر کین او دا مستقل د عنوان آیات ته او به ربط آیات ته ما قبل سره ربط نشتی او واو استنافیه ده فا استنافیه ده یو توجیه ده ځخه او یا دا سی وای چې د آیات مخکنی آیات سره مربوط ته او خاص کر ويقدر سره لګي چې بشک الله فرا رزق ورکه او تنګي هر کله چې فیصله په اسمان کې کیږي رزق تنګول دمو چې پلان کې مزدوري نه کوي دله وظیفه نه لګم د سره تعاون کوم استاد نسبی دی دا بنو دا خود کافرو خویو سورت یاسین کې براشي دا مشرکانو وی چې الله یو تن رزق نه ورکې نو موږ ولا ول رزق ورکو دا الله خو خه الله بول رزق ورکړو نه دا څه بنوي یو تن باندې الله رزق بند کړی دی اسباب د رزق نشته دین تو سره تعاون وکړه تو الله فرمایي فاتز القربا حق او المسكين او ابن السبيل ورکا رشتہ دار ته حق داغ حق داغ دا د چاغ سره تعاون وکړه هغه سره تعاون وکړه چاغ ستاسو صدقه ته محتاج دی دا سره تعاون وکړه نو حقونه مراد صدقه ده او ته چې هغه سره تعاون کوي نو دا ستاسو له رحمی شو نو حدیث کې راځي ډبل ثواب درته ملاو شو یو د صدقې ثواب دویم د صله رحمه ثواب او دویم دا چې حقه نه مراد میراث ته ستاره شتدار دی او ټول میراث تا غسته دی هغه نه ورکای داغه چې کومه حصہ تا تر اغلی داغه غل ورک محروم کوما هغه ستا خور داو ک ستا رور دی دا حصہ ورک والمسکین او مسکین تم حق ورکا ابن السبیل اور مسافر تم حق ورکا ذالک خیر للذین دنیا کې ډیر خلک داسې شته چې هغه الله غواړي د الله رضا غواړي هغه لپاره ځان کړی ځان لړځي جهاد کې عبادتونه کوي الله فرمایي حقدار له حق ورکول دا به بهتر وی لپاره دا کسان یریدون چې هغه غواړي وجه الله د الله رضا او د الله رضا ولې غواړي چې کامیابی ورته ملاوي شي الله فرمایي اولائک هم المفلحون دا کسان کامل کامیابی مونږ تون کې دي دوی ته کامیابی ملاوي شو وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله مخنیات کې حکم د احسان وو دی آیات کې الله منه د ربا کوي چې ځان د ربا نه منه کوي ذکر ربا چې دینو دا مقابل د احسان دی وما تیتم واغ مال چې تاسو ورکوي من ربن ربا اصل کې ویل کېږي زیاتوالی ته په اصل لغت کې ربا مطلق زیادت ته ویل کېږي چې تا یو دانه کړلې و دا یوې دانې په وس کې تا ته وسو دانې ملاوي شوې د ته ربا ویل کېږي تا تجارت کې یو لاک روپۍ کې اوس دا غنه یو کروڑ جوړ شوی دا ربا ده دا زیادت دی الله فرمای و ما ته تم من ربن او هغه مال چې ورکوي تاسو په نیت د ربا فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې لس روپے دی ورکړي دی او بیا ته شل اخلي یا ته دیر شخلي الله فرمایي فلا يربو عند الله نزياتيږي پنيز د الله دا خوستا هندي زیادت ته چې ته مالس ورکړې وې شل می واغستې او ماشل ورکړې دیر شل می واغستې نو زیادت دی وګوم دا اوستا خواهش دی ګوره پنيز د الله دا زیادت نه دی ظلم دی وکم سود کې مبتلا شي وما اتيتم من زکات او هغه چې تاسو ورکوي بنیت د زکات مستحق دی هغه زکات ورکړي مسكين دی هغه سره احسان کې هغه زکات ورکړي مسافر دی هغه زکات ورکړي تريدون په داسې حال کې اراده لري تاسو وجه الله اذا الله د رضا احسان دې ته ویل کېږي احسان دانه دې چې او مستحق دې فقیر دې تا نه قرض غواړي او تور توي چې تعالی زر روپۍ درکوم خو میاش پس به مال 1200 روپۍ راکې یا به 1300 روپۍ راکې یا 1500 دا ته ظلم کوي په دغه بنیاد زمون په اسلام کې سود حرام شو او ترغیب د زکات الله ورکین چې مستحق دیم اغل زکات ورکا عبادت دیو کومالی دلته کې الله فرمایي فولائک هم المزعفون دنیا ورته ملاو شو دنیا کې هم کامیاب شول فولائک انو دغه کسان چې زکات ورکون کې دي او د سود نزان بچ کون کې دي هم المزعفون دو زیاتون کې دي خپل مال لرام ځکه چې د الله پر رضا تمال ورکړي هغه الله تعالی اضافه درکړي نو مال دې زیات شو او دا مجرب عمل دی چې کوم مالدار خپل د مال نه زکات وباسي الله دا غ مال زیاتې چرته په زکات مال کم شوی نه دی په زکات ورکول مال زیاتېږي فولائک هم المزیفون نو معنا دا چې په سود ورکول مال کمیږي او په زکات ورکول مال زیاتېږي چې تاسو زکات ورکوي فولائک هم المضعفون دا خلک چون کې په معاشره کې زیات دي دیو جن الله التفات کو د خطاب نه غائب ته فولائک هم المضعفون په زکات ورکول خپل مال زیاتې الله مبارکت اچي باقی مال کې یو توجیدال او دیمه توجیه ده چې فولای که هم المضیفون د دې تعلق دواړو جملو سره دی دواړو جملو سره مخکنه جمله سوا داغه مفهوم مخالف خپل ځان د سود نه منع کول او دویمه جمله زکات ورکول دا دو اعمال شلو رومبنه عمل چې د ځان د منکر نه منع کول دویم عمل چې د نیک عمل کول زکات ورکول د دې دواړو جملو سره فولایک هم المضیفون تعلق دی نو بیا اضافه په ثواب کې ده فولائک دغه کسان چې ځان بچی د سود نه او زکات ورکړي دغه کسان چې د هم المضعفون زیاتون کې دي خپل ثواب لرم په بچکولو د منکر او په کولو د نیکای په دې دوه خپل ثواب زیاتې آیات مبارکه د مشکلات القرآن نه دی ښه چې کوم تشریح واغه بحمد الله ما وکړه اشکال دا چې د آیت کریمه کې الله تذکره د سود کې او د زکات کې الان کې دا دواړه احکامات چې د مدني دي حرمت د سود چې راغل دی نو دا هم په مدینه کې راغلی دی او دا رنګ حکم د زکات چې راغلی دی سن 2 هجری مدینه کې راغلی دی مختلف توجيهات مفسرین نقل کړي رومنه توجيه دا چې حکم د ربا هغه په دوه قسمه دي یو اجمالی حکم دی او دویم تفصیلی حکم دی نو اجمالی حکم د ممانعت د ربا چې دینو دا مکی دی الله په مکه کې اجمالی طور سره ویلو وما اتیتم من ربن او تفصیل د دې چې دینو بیا مدینه کې نازل شوی دی ښا ځکه الله مکه کې من ربن ویلو من ربن وما اتيتم من ربن او دغه لفظ د ربن چې د مدینه کوم بیا راغلی احل الله البيع وحرم الربا په دغه بنیاد مفسرین لیکي چې ممانعت د ربا په مکه کې مکروه وو سود مکروه په مکه کې او بیا مدینه کې حرمت نازل شو چې سود حرام دی نو انا فرمایي چې مطلق ربا هم ظاهر چا حرام نه ده لکه الله فرمایي حل الله البيع وحرم الربا زیاتواله خو په دوالو کې دي څنګه تجارت کې زیاتواله ده داسې په ربا کې هم زیاتواله ده لکه یو تن تجارت شروع کو د 1 لاکھ نه 1 لاکھ نه چې د 1 کروڑ جوړ شي نالتم زیادت ته کن او دا رنګ درته کې چې ته یو تن لسل روپۍ ورکې بیا ته 200 واخلې نو دام زیادت ده زیادت خو په دواړو کې ده په دغه بنیاد زمون فقها احناف فرمایي چې احل الله البيع وحرم الربا دا آیات چې په حلت د بیع کې او په حرمت د ربا کې ظاهر دي تاسو ورې کنه او بیا بل ځکه الله فرمایي ولا تاکل الربا سود مخره نو پای کې نهایت اجمال دی وضاحت نشته الله یې سود مخرای ای زما الله سود ست ویلې کیږي نو وضاحت خو په قران کې نشته دی آیات راغې چې سود مخرای سود حرام دی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دوو معاملو کې ډېر پریشان وخه یو معامله د شرابو او دویمه معامله د سود پر دواړو معاملو کې عمر صاحب ډېر پریشانو کله چې آیات راغې ولا تاکل الربا سود مخرای عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اللهم بین لنا بیانا شافیا یا الله شافی کافی بیان راولېږي مونږ ته وضاحت وکړي چې سود څه ته ویل کېږي ځکه ربا مطلق زیادت ته ویل کېږي نو زیادت خو په تجارت کې هم دی او زیادت چې نن دا په سود کې هم دی وجه د ممانعت صدا نو الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاک زبان باندې شافی او کافی کلمات جاری کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږ شیزونه ذکر کړل غنم په عوض د غنمو وربشي په عوض د وربشو دغه رنګ کجوري په عوض د کجورو مالګه په عوض د مالګې سونا په بدله د سونې چاندي په بدله د چاندي دا شپږ شیزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممر باندې ذکر کړ لیکن معاشره کې هو صرف شپږ شیزونه نه خرڅيږي پیربونو کربونو شیزونه خرڅيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شپږ بیان کړ او دا حدیث بیا فتح القدیر لیکي علامه ابن الحمام رحمه الله د هدايه شرع ده او دا غرنګي ابواب الربان د کنز الدقائق شرع ده البحر الرائق ابن نجی مصری رحمه الله البحر رائق کې لیکي چې دا حدیث چې دینو متواتر الفاظ دی او متواتر المعنا دی ځکه دا حدیث چې دینو د 1400 صحابه کرامو نه منقول دی الفاظم یو شانت یو معنا هم یو شانت هم بهرحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث ذکر کو په بیان د ربا کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت کو د شپږو شیزونو او باقی نور چې کوم سيزونه په دنیا کې دای خرید او فروخت کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم داګه مبارک سوم نه ویخه لہذا په دغه شپږو سيزونو کې حکم د ربا چې دین هغه مو اول دی او باقی چې کوم سيزونه په دنیا کې خرڅيږي پای کې حکم د ربا چې دین هغه مشکل شو دغه وجه د حدیث کې راځي عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ لیکن موږ ته پوره وضاحت نکو په حکم د ربا کې د پیغمبر تلل او وضاحت نکول په حکم د ربا کې دا یو قسم احسان وو د امت په علماو باندې دا احسان وخه چې د امت علما ځانو کړی علتونه د ربا راو باسي خپل ذهن وکړی دماغ وکړی او خو وضاحت وکي چې علتونه د ربا راوځي ځکه یو حکم چې مشکل وي د پای کې د تعامل ضرورت وي اصول شاشي نور انوار کې لګي پای کې به تعامل کوي عالم به اجتهاد کوي د اجتهاد نرستو چلینو علتونه د ربا وراو باسي اصحاب الظواهر او د حدیث ظاهر په ستل دی او ویل دي چې دغه شپږو شذونو کې ربا شته د دین علاوه نور شذونو کې ربا نشته لیکن مجتهدین علما آی کی خصوصا څلور واړه امامان امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی امام احمد ابن حنبل او امام مالک دا څلور واړه امامان فرمایي چې ربا خاص نه ده د شپږو شیزونو پوري بلکې نور شیزونه چې په مارکیټ کې خرسي پای کې به ربا وي البته علتونه د ربا بیا مختلف دي زمونږ امام سه به اجتهاد او علتونه د ربا دو سيزونه راوخل یو تا مقدار شرعي ویل کیږي او دیم ته چې د جنسیت ویل کیږي معنی دا چې مقدار شرعي ومو او دو سيزونه هم جنس ومو دو کارونه به حرام وي زیاته کمه به حرام وي او دا غرنګ یو دار به حرام وي لکه غنم ورکه او غنم اخلي نو هم جنس دي توم غنم ورکه هغه هم تعالی غنم درکې ډول هم جنس او مقدار شریف کې ته موجود دی هغه دا چې هغه کم غنم راکې هغه هم تلل کېږي ته چې کم غنم ورکې هغه هم تلل کېږي مقدار شریوم دی هم جنس هم دی نو یدن بی یدن والفضل ربا بی لاس په لاس بی زیاته کمې چې دی هغه حرام ودار به حرامي زیاته کمې به حرامي او که چرته دواړه پکې نشتی نو بیا دواړه کارونه جایز دي باندې دا چې ته پیسې ورکې او غنم اخلې دې غنه ته پیسې ورکې آی غنه هغه غنم درکې دواړه هم جنس نه دي ګل مقدار شریف کې هم نشته ځکه پیسې شمار لیکيږي او غنم چې دې تر لیکيږي د مقدار شریف نشته دې ادارم جایز زیاته کمی هم جایز غنم کیلو به تور مثال په 100 روپۍ دی او هغه تنه نو وی واغسته ایا تا ول 110 ورکړې یا غنم کیلو جوړیدل تاله 2 کیلو درکړم یا یو نیم کیلو غنم درکړو زیاته کمی هم جایز دی او داروم جایز دی او دویم صورت دا دی چې یو علت د ربا موجود یو دویم نه موجود لکه مقدار شرعي شته او جنسیت نشته یا جنسیت شته خو مقدار شرعي نشته دی پای کې به یو شی حرام وي زیاته کمې جایز او دار به حرام وي داغه مثال دا لکه هم جنس سيزونه چې ته بيزا ور کاین او هغه تعالی د بيزي غو خدر کوي نو هم جنس دی ځکه دغه نوم بيزا آی غانه دی بيزي غوخه خو مقدار شرعي په کې تنشته دی ځکه تول بيزا ور کوي او بيزا چې دینو په عادت باندې خرسيږي په تللو باندې نه خرسيږي او هغه چې تعالی د بيزي غوخه درکې هغه غوخه چې دینو هغه تلل کېږي لہذا مقدار شرعي په کې نشته هم جنس دی دوړ او یا ستا طرف نه جوار دی هغه طرف نه غنم دی مقدار پکشت مقدار شرعي پکشته او هم جنس نه دی نو دا یو علت د ربا موجود شو دویم علت د ربا چې هغه پکې ته نشته دی بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړ او مسله د سود مسله د ربا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبهم پر خدا د دې مقصد د پاره چې د امت علما په دې کې اجتهاد وکي مهنت وکي کوشش وکي علتونه د ربا راو باسي امام سے په یو کیفیت علت د ربا راو وخت امام شافعی رحم الله په بل کیفیت علت د ربا راو وخت امام احمد ابن حنبل دغه رنګ نور امامانو علتونه د ربا مختلف راو وخت وما اتيتم من ربا او هغه مال چې تاسو ورکړی په نیت د زیاتی ليربو فی اموال الناس چې زیات شي په مال د خلکو کې د یو توجیه دا چې د دې آیات تعلق چې دینو شرعي ربا سره دی ښا شرعي ربا سره نو اجمالی حکم د ربا په مکه کې راغلی او تفصیلی حکم د ربا چې د نوغه په مدینه کې راغلی او بعض مفسرین فرمایي چې د دې آیت کریمه تعلق چې نو عرفي ربا سره دی عرفي ربا څه ته لیکيږي عرفي ربا دې ته لیکيږي چې ته یو تن سره تعاون کې په دې نیت چې دې ما سره تعاون وکړي احسان کوي په دې نیت چې د ما سره احسان وکي نو د سعید ابن جبیر رحمه الله قول مفسرین نقل کوي چې د دې تعلق د هغه سړي سره دی هو الرجل یعطي غیره العطیه چې بل عطیه ورکړي دې د پاره لیوسیب اکثر منها چې دې دل عطیه داغه نه زیاته ورکیخه وهذا جائز حلال دي ته عرفي ربا ویل کېږي دا جائز دا حلال دا خو مکروه ده ولكن لا يثاب عليه يوم القيامه دته وسوا پر د قیامت نه ملاويږي ښا نو عطیه په دې لالچ ورکول چې هغه مال عطیه راکې لکه عام طور سره نن سبا په ودونو کې نندره ورکول کیږي کنه افلام کې نندره راوړې و زبم نندره ورکوم ښه د دې آیات نه د دې ممانعت شو او دا ممانعت الله کریم د اسلام په ابتدا کې کړو ښه سورته مدثر کې الله فرمایي ولا تمنن تستكثروا ولا تمنن تستغفرو تستغفرو چې د مضارع مرفوع ده مجزوم نه ده او معنی دا زمان نبی ولا تمنن احسان مکو چا سره تستغفرو په داسې حال کې چې ته داغي بدله زیاته غواړي په دې طلب باندې احسان مکو الله رضا لپاره کوي وما اتیتم او هغه مال چې تاسو ورکوي په نیت د زیاتی ليربو عادي د پارا چې زیات شي په اموال الناس په مالونو د خلکو کې فلا يربو نه زیاتی کې اند الله پنيز د الله ام وما اتیتم من زکاتن او هغه مال چې تاسو ورکوي په نیت د زکات په داسې حال کې چې تاسو غواړئ رضا د الله نو دا کسان زیاتون کې دي ثواب لرم یا دا کسان زیاتون کې دي مال لرم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم دلیل عقلی دی الله سم د پوره صورت او سلور تصرفات د اولوہیت الله ذکر کړي الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړی بیا تاسو رزق درکې چې هر کله رازق الله دی ولی سود کی ځان مبتلا کړي ولی د سود په ذریعہ باندې حرام مال ګټي الله به تعالی رزق درکې او یوازې رزق محمد نه دا بلکې ثم یمیتکم مرګ بدر باندې هم راځي کچر تاسو خور د دنیا نه لاړې نو آخرت د تباہ دي ثم يميتكم في الدنيا ثم يحييكم في الاخره بیا به موت راولي په تاسو باندې په دنیا کې بیا به الله تاسو ژوند کې په آخرت کې هل من شرکائکم آیا شته د شریکان تاسو من هغه څوک یا فالو من ذالکم چې او کې د دې کارونو نامین شي انسکار آیا تاسو په معبودانو کې څوک خالق شته دي څوک رازق شته دي څوک موت ورکون کې څوک حیات ورکون کې شته دي هر کله چې نشته دي نو سبحانه او یا زمانه به پاک دی الله د شریک نام او چته دا هغه معبودان نه چې دوی الله سره شریکان ګڼي زار الفساد فی البر والبحر تخویف دنیوي د مشرکانو ته یا تخویف دنیوي د کسان ته چې څوک په سود کې مبتلا دي ځکه سود خور چې د سود په ذریعہ فساد پیدا کوي پزمکه ظاهر الفساد کار شوه دی فساد فل بری په وچه کې ول بحر او په لمد کې بما کسبت په سبب دا ګناهونو کسبت ايدي الناس چې کله سونه د خلکو ليذيقهم دې د پاره چې اوس کې الله دوی تابع سزاګانې داغه اعمالو چې دوی په دنیا کې کړی دي لعلهم يرجون دې د پاره چې دوی رجوع کې الله ته نو دا عذاب په تور امتحان شيخه الله عذاب راولېږي د امتحان په تور باندې دې مقصد د پاره چې دا خلق الله ته متوجي شي یا لعلهم يرجون دې د پاره چې دوی واپس شي د ګناهونو نه نیکه طرف تراشی شرک پریدي توحید اختیار کی بدعت پریدي سنت اختیار کی قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم او یا زمانه بیو ګرځي پزمکه کې او وګورئ چې څنګه انجام د پوخانو نافرمانه کې مبتلا او عذاب کې گرفتار شي سینتالیس کی بیانی کی مسئلہ در رسالت او دغه رنګي تخفیف به هم وي او داوود صورت به هم ذکر کی 48 49 کې بیانې کې دلیل عقلی پنځسم او آیت نمبر 50 51 کې بیانې کې دلیل عقلی شپارسم دا به اخیری دلیل وی په دې اعتبار چې دا تتمه ده د مخکنو تمام دلایلو دا دویم آیات ته فإنک لا تسمع الموت او دریم آیات پر راځي سورته فاطر آیت نمبر 22 کې امان تبي مسمن من فی القبور ادا قسم تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمان نبی نقصان ستا طرف نه نه دی چې دا کافر ناوري ناوري بلکې نقصان د دوی د طرف نه دی چې دو ناوري تو ورته دین رسای نو دویم آیات د دې دواړو آیاتونو دویم عنوان د دې دواړو آیاتونو آیت نمبر 52 آیت نمبر 53 تسلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیت نمبر 54 کې بیانې کې دلیل عقلی اخیری د انسان ذوق به بیانېږي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير بیا آیت نمبر 55 نواخل آیت نمبر 57 پوری تخفیف اخروی د دې کافرانو ردونه په دنیا کې کول دا سبا پرز د قیامت هم علما رد کوي ښا چې هر کله کافر انکار وکین قسمونه وکي مال به تو غیر سا چې مونږ کو لګ وخت سار شي په دنیا کې مونږ ته لګ مده ملاو پای کې مونږ د جنت تیارې نه شو کولې وقال الذين اوتوا العلم د امت علما به گواهیو کې پرز د قیامت لقد لبستم فی کتاب الله اے کافرون تاسو یې سارشي په دنیا کې او په برزخ کې فی کتاب الله فی علم الله الی یوم البعث تر قیامت پورې نو 57 کې بیانې کې تتمه د تخویف فیوم اذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم امازرتهم نه مراد انکار دی په طریقه د قسم ګوره دا انکار په طریقه د قسم تعالی مفید نه دی چې د جهنم نه وځي بیا آیت نمبر 58 کې بیانېږي ترغیب د قران سره د زجر نه ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل برابر کا مخ خپل ذکر د وجه مراد تینا پورا بدن دیخه پورا بدن د الله تابع ک لدین القیم مضبوط دین چې هغه د الله یوالي مسله ده ځکه دا داسې مسله ده چې په هر دور کې پیغمبرانو د دې دعوت ورکړې ده او په دلایلو ثابته مسله ده من قبل ان یاتی یوم لا مرد له مخکې د دینه چې راشي رز د دنیا یوم یوم عظیم د دنیا رز مراد دم چاغي ته یوم الموت ویل کیږي مخکې د دین چې راشي تامنې مرګ راشي تامنې رز د مرګ دا سرز چې پاغه رسته د دنیا نه رخصتېږي یوم نه مراد یوم الدنیا یوم الموت په دې صورت کې هر انسان مراد دی بیا ښه ځکه دا رس په هر انسان باندې راځي تا تابعدار دی او کنا فرمان دی یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې په حاکم کې خطاب ابو جهل ته دی او دا غملګرو ته دی چې جنگ بدر کې مردار شیو نو په دې صورت کې یوم النمراد یوم بدرن چراشی رز د بدر او ته د توري لاندې راشي لا مرد له من الله نبوي واپسی دا غیری من الله دا الله د طرف نام یوم اذن پتا غرض یصدون خلق به جدا جدا شي خلق به جدا جدا شي نو که یوم نه مراد یوم الموت شي تبا مړ شي خلق را جمع شوی او استاد استاد تعزیت د پاره استاد جنازې د پاره د تعزیت او د جنازې نه چې فارغ شلون یې صدون ټول جدا جدا شلم خلق خپل کارونو کې مصروف شو او ته قبر ته وسپارل شوې یو توجیه ده دیمه توجیه ده چې یوم النمراد یوم بدرین او یسودون نمراد جدای فیصله وشوام خلق جدا جدا شو مکینه چې کوم خلق راغله او مدینه منوره ته جنگ د پاره نو واپس لاړ مکې ته او چې کوم مردار دي هغه مردار شو ابو جهل او داغه ملګری او چاته چې پته ملاو شو صاحب کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول دیو بل نه جدا جدا شلم یو دو توجیهات شلو او درېمه توجیه دا چې یوم النمراد یوم القیامه ځان برابر ک دین ته مخکې د دینه چې قیامت راشي او دا سرز دا لا مرد له من الله ان به واپس کول داغي دا الله د طرف نام چې الله د قیامت رز نه واپس کی نو څوک به واپس کی یوم اذن په دغه راز یصدون خلق به جدا جدا شي او دا یاد داسې دی لکه بل ځکه الله فرمایي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر جدای دا چې مؤمنان جنت تلال کافران جهنم تلال من کفر فعلی کفرهم بشارت سره تخویف نه چا چې کفر وکړ نو پاغه باندې دی وبال د کفر داغ ومن عمل صالحا چا چې عمل کو د سنت مطابق فلانفسهم يمهدون ځان د پاره مکان تیارې یمهدون ویل کېږي داسې زه تیارول چالت کې انسان ته تسلی ملاو شي لکه ماشوم بچی ته تسلی ملاويږي د مور په غېږه کې جاړي جاړي د مور غېږه نه چلار چنو جړای ختم شي نو الله فرمایي چې نیک عمل کوي نو ځان له اطمینان او د تسلی زه تیارې د پریشانې د ختمولو زه ليجزي الله الذين امنوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ليجزيهم د دې تعلق د عامل سره انه لا يحب الكافرين بشک الله میننه کې کافرانو سره معنی دا چې الله مؤمنان جنت ته بوتلو او کافران محروم کړو د جنت نه وجدا چې الله کافر سره مين نه کوي مؤمنانو سره الله مين کوي محبت کوي دا محبت په وسیله الله دو جنت ته بوتلو د جهنم د عذاب نه بچ کړو من فضله دا سرګن دلیل دی په دې خبره چې جنت ملاويږي د الله په فضل خان او بیا په دې معنی احادیث موجود دي د بخاری او د مسلم متفقون علیه روایت ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سددوا وقاربوا وابشروا کله کودرېږي په دین اسلام باندې او یو بل ته نږدې کېږي چې حقوق ادا کړي او جنت خوشخبری ورکړي یو بل نه اې د الله نبی ته هم په عمل جنت ته نه ځین مونږ خو ستا عمل ته ګورو ستا عمل خدا سي عظیم عمل دی چې په مسلمانانو کې چې کوم اخیری مسلمان اسلام قبلې اخیری مسلمان او بیا دا غینه رستو قیامت قائم کیږي د اول مسلمان او بکر صدیق نو اخلا تر اخیری مسلمانه پوری د تمام مسلمانانو اعمال د ستا په عمل نامه کې لیکل کېږي نو ستا د عمل دومره لوی حیثیت ته صحابه یا رسول الله تبم د الله په فضل جنت ته په عمل بنځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا انام الا ان يتغمدني الله بمغفرته ورحمته ها الله کما پټ کی په خپل رحمت او خپل فضل زبم د الله په فضل جنت تزم خپل په عمل به جنت تنظم یو حدیث دا شو دغه رنګ بل حدیث ته مسند د بازار کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پرز د قیامت بدری رجستری وي هغه دریو رجسترو کې یو رجستر هغه د ګناهونو دی او دویم رجستر چې دی نو هغه به د نیکو وي او دریم رجستر چې دی هغه به د الله د نعمتونو وي یعنی د الله د فضل رجستر وي په دې درې واړو رجسترونو کې چې کوم آخري رجستر دی د الله د نعمتونو د دې نعمتونو نه به وړوکې غوند نعمت واغستې شي او پاګه وړوکې نعمت سره به د نیکو مواز مقابله وشي موازنه وشي وړوکې نعمت به واغستې شي او هغه وړوکې نعمت چې هغه تمام نیکه به د ختمي کی نو د سره با صرف ګناهونه پاتې شي صرف ګناهونه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فورا په دې بنده باندې به الله فضل متوجي شي او د الله په فضل به دې جنت ته لاړ شي وردا دوه حدیثونه شنه او حدیثونه د قران تشریح کوي قران کې هم الله فرمایلی یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله آیاتونه ډیر دي هو شمارل ګران دي تاییدات جمع کوم ټیم به پیلګي چې کوم آیاتونو کې الله من فضله من فضله من فضله ویل دي چې جنت د الله په فضل ملاويږي خدغه آیاتونه او دا دوه حدیثونه چې کوم ماته او استویو د بخاری او د مسلم او دیم د بازار روایت دغه آیاتونه دغه حدیثونه راوچت کا د دې تعارف د هغه آیتونو سره او هغه احادیث سره چې کوم آیاتونو کې ترغیب د اعمالو ده او کوم احادیثو کې ترغیب د اعمالو ده چاغینه دا خبره ثابتېږي چې جنت په عمل ملاويږي سورته صافات کې براشي لمثل هذا فليعمل العاملون الله شپارس حالات د جنت ذکر کړ اخر کې الله فرمایلی لمثل هذا فليعمل العاملون د جنت دغه نعمتونو د پاره دي ځانو کړي ځان کړهونکي عمل دیو کی چې جنت تلاړ شي دا تعارضونه دي ښه لہذا دوه قسم اعتراضونه راځي یو اعتراض دا راځي چې کله جنت د الله په فضل ملاويږي نو موږ ولې بیا اطاعت کوو تابعداري کوو ولې ځان کړو ځان لړزو منځونه کوو جهادونه کوو تبلیغونه کوو تدریس کوو علم حاصلو علم رسو نو دې اطاعت کې مونږ نه مبتلا یو چې جنت د الله په فضل ملاويږي یو جانب اطاعت ته کنه او دیم جانب چې نو هغه ترک د معصیت ته د مونږ معصیت ولې پرېږدو ګناونه ولې پرېږدو چې جنت د الله په فضل ملاويږي یو اعتراض دا دی د دې جواب تاسو ته کوم جواب دا دی چې اطاعت کې مصروفه کېدل مشغوله کېدل او دا رنګ تر د معصیت کول دا دې مقصد د پاره چې د الله محبت د تنصیب شي جنت ملاوي کې د الله په فضل اطاعت کې مشغوله کېږو په دې او تر د معصیت په دې کوم چې د الله محبت مونږ ته نصیب شي په دې من تاسو سورته آل عمران وګورئ ما بک الله تاسو ګناونه والله غفور رحیم الله بخنه کون کې رحم کون کې لہذا اعمال چې مونږ کو دې مقصد د پاره چې د الله محبت مونږ ته حاصل شي او د الله محبت حاصلې کی پس فتبعونی په اطاعت او په تابعداري باندې اطاعت او تابعداري چې دینو دا اعمال دي کنه دا د لومبني اعتراض جواب شو او دویم اعتراض دا واردېږي چې دلته کې الله فرمایي جنت ملاويږي من فضله او بل ځکه الله فرمایي ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون جنت ملاويږي تاسو په اعمالو او بر برو وکړه من عمل صالحا فلينفسهم يمهدون څوک چې نیک عمل کوي نو ځان له خزه تیاری جنت تیاری او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل خان او دلته الله فرمایي من فضله دا تعارف شو کنه جواب دا دی چې د جنت د داخلي دو دوا اسباب دي یو سبب دی چې هغه ته لیکيږي سبب د دخول جنت یو سبب دی چې هغه ته لیکيږي سبب د دخول جنت نو دا سبب چې دینو دا فضل د الله دی من فضله او دویم قسم سبب دی چې هغه پهلې کېږي سبب لرفع درجات د درجاتو د بلندې د پاره نو هغه لپاره چې کوم سبب دی نو هغه تعامل ویل کېږي لہذا کوم احادیثو کې کوم آیاتونو کې چې د فضل تذکرہ ده نو هغه سبب دی لپاره د دخول جنت او کوم آیاتونو کې او کوم حدیثو کې چې ترغیب د عمل دی هغه سبب دی لپاره د رفع د درجاتو درجات به بلندي ومن آیاتی ان یرسل الرياح او باز د دلایل د الله نام چرا لګي الله هوا غاني زيري ورکون کې چې زيري ورکين مبشراتن بالمطر د باران زيري ورکي وليذيقكم دي د بارا چې اوس کې تاسو ته من رحمته رحمت نه مراد باران دی ولتجری الفلک بامره دې د پاره چې سمندر کې او به زیات شي او تاسو کیشته روان شي او دې د پاره چې روان شي کیشته بامره په حکم د الله ولتبتغوا من فضل او دې د پاره چې تلاش کې تاسو فضل د الله من فضله نه مراد دعاګانې غوښتلې ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باران وریږي په دغه وخت کې دعاګانې قبليږي مشکات کې روایت ده او دویم دا چې ولې تب دغه من فضله دا ما قبل دو نعمتونو سره لګي ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره کشته روانه شي باران اوريږي دې مقصد د پاره ولې تب دغه من فضله چې تاسو تعالی شکه فضل الله چې زمکه نه فصل راوځي او کشته کې تجارت لاله شي یا حج لاله شي یا دعوت تبلیغ لاله شي یا د علم حاصلولو لپاره لاله شي ولعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو نو شکر لسانی قلبی یا شکر دا دې چې عبادت وکړئ او اعمال صالحه وکړئ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا مسله د رسالت الله ذکر کې تسلی په تور باندې زمان نبی دا پیغمبري حواله کول دا سه ناشنا کار نه دی بلکې تا نمخ کې ډیر رسولان دنیا ته راغلي دي او یقینا لګری دی مونږ په خاله تا نبی رسولان خپل قومونو ته معجزې راوړې وی هغه ته آیات کې تقدیر دی هغه تکذیب وکړو نو مونږ بدلا واغستا دا کسان نه چې جرم وکړیو دا یو جامع قباحت ته ټول جرائم مراد دي کاغه لسانی کاغه قلبی په کوم کیفیت چی وکانا حقا علینا نصر المؤمنین داو د صورت او تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکانا حقا او ضروری دی په مونږ باندې نصر المؤمنین مدد د مؤمنانو چې کوم ځای کې د الله اراده د باران ورولو هغه ځای ته د هواګانو په ذریعہ الله هغه وریځي ورسي ويجعله كسفا فتر الوتق يخرج من خلاله نو ګرځي الله هغه وریځي کسفن کتان ټوکړي ټوکړي چې کوم ځای کې وریاز وي هلته کې باران وریږي چې کوم ځای کې وریاز نه هلته نه وریږي فتر الوطق یخرج من خلالی بیا ته ګوري اے مخاطبان ودق نه مراد چې باران دی چې باران راوځي یخرج راوځي من خلاله د میز د وریازونه ته ګوري چې دا باران راوځي کله چې ورسې الله هغه باران هغه چاته چې الله غواړي من عباده د خپل بندګانو نه ناسا پاو خوشحالي وکي اذا هم یستبشرون بالمطر خوشحالي کې چې باران وريږي موسم برابر شي ازمکه مو پړسیږي په فصل سره د قران دراتلو نمخ کې لمبلسین خامخا دو نا امیدو فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها تتما د مخکنو دلایلو وګورم نخو د رحمت د الله ته چغ باران دی اوس به الله دو ژوند کوي اشاره باز بعد الموت ته وهو على كل شيء قدير د غزاد دی قدرت لرونکي پارسم ولئن ارسلنا ريحا فراه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون مخکې ویلو ریاح نا په دې رحمت کې وخا دلته کې الله ریحان وی امام بخاری رحمه الله فرمایي چې کوم ذکر ریاح جمع راشي آی کې رحمت ته اشاره او کوم ذکر چې ریح راشي نو آی کې عذاب ته اشاره ولئن ارسلنا ريحا او کراولی کو من په دومانی هوا د عذاب ريحا سله د عذاب فراه نو وګوري دغه فصل مصفرن زیاد داسې سیلې چې یو طرف نه راشي او تیغونه چې دیم هغه د زمکه نه مات کی او پزما کې رار تاو کی که اوریدل د اسباب وي اوریدل کیږي په وګونو باندې په وګونو به اوریدل اله کیږي چې بدن کې روح موجود وي کنه دا خو میت دی دا خو مړ دی اسباب د کار نه کوي او دیم دا کتوې په اسباب اوریدل بغیر د اسباب اوریدل کې بغیر د اسباب اوریدل دا خو صفت د اولوہیت ته نو الای غنی چرته او دلته الله فرمایي فإنك لا تسمع الموتى سورة فاطر تاسو وګورئ سورة فاطر ندی برابر ژوند دی او مړی برابر په دین دی چې ژوند دی اوریدل کوي ژوند دی اوري او مړی نه اوري ان الله يسمع من يشاء بشک الله اوري هغه چاته چوغړی وما انت بمسمع من في القبور او زمان نبی تن شاورولې من هغه چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي دلته الله تعبیر بدل کو سورۃ النمل تعبیر الله دلته کې بدل کمن فی القبور او دې ته نه کې فصاحت د متکلم مثلا هغه بیان کې خو تعبیر بدل کی وما انت بمسمع من فی القبور او نه ته اورون کې هغه مړو لرا فی القبور چې په قبرونو کې دي دا درې آیاتونه دي چونکی وخت مختصر دی زما خو اراده و چې دلته مسله د سمه متاخ تفصیلی بیان کوم ان شاء الله سورته فاتر کې بیا بیان کو ٹھیک شو سورته فاتر کې ان شاء الله اسانوم بتاو ست مسله د سمه موتا دو سورتونه به بیانو یو اتفاقی صورت دویم اختلافی صورت که چرته سماع الموت جایز شي بیا خو تشبیه نه صحیح کیږي تشبیه بیا نه صحیح کیږي چې ته مړ اوري او الله وی ابو جهل په شان د مړی ناوري نو بیا تشبیه د ابو جهل مړی سره پس کې ورکه دا تشبیه صحیح نشو په دغه بنیاد رشید احمد غنگوی رحم الله الکوكب الدری کې فرمایي ځکه انقطاع د روح راغله داغه د جسد نه روح داغه د بدن نه جدا شوی دی نو دغه شانتی بل کس ته ژوند دی دی وګونه کار نه کوي دا دواړه په نه اوریدو کې برابر دي ادعا بلنام اواز ته لیکيږي هغه ځان داسې حساب کړی لکه مړ نقصان خو هغه کې دی ته خو دعوت کوي ته خپل فرض منصبي ادا کوي دا الله دین ورته رسي وما انت او زما نبی نه ته به حاضر امیه لار خودن کې رونتا نبلې آرته یو تن دې چې دا غستر کې کار نه کوي او ته ورته لار خې نو څنګه ورته لار وخې وګونه و سترګي کار نه کوي کنه زکه قتل خو کېږي پستر ګو باندې ناغړون دي سترګي کار نه کوي یومنو چې دا غي ایمان دې زمونږ پایتونو باندې او حال دا چې مسلمانان دي اگر چې دا وخت بیا کار نه کیخه هغه بزان په اشارو باندې پوکي او د جنت بلار بزي اگر چې دا غستر کې کار نه کی لکه عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ هغه با د قائد په ذریعہ باندې استغفار راځي او تا ته وای چې علمني ما علمک یا رسول الله او بیا به داغه متعلق آیتونه راځي عبس وتولى ان جاءه الاما وما يدريك لعله يزكى ایمان موجود دی زړی بیدار دی اگر چې وګونه کار نه کوي اگر چې سترګې کار نه کوي هغه ته هدایت ملایږي ځکه زړه کې ایمان دی الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا دلیل عقلی الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو من ضعف د کمزورای نه مراد د دینه کمزوري وبدي دا سی وبوم چې د انسان په وهم کې ناراضي چې دی وبونه بزله جوړ شي دی وبونه مغوګونه جوړ شي سترګې به جوړ شي لاسونه خپې به جوړ شي کمزوري وبدي دا کمزور وبونه الله انسان پیدا کړی دی یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې من ضعف مراد ابتدایي حالات د انسان چې انسان پیدا شي کمزوري لاسونه کمزوري املا کمزوري وي سترګې هم کمزوري وي مطلب دا چې نه کې ناشته شي نه خلپوسي کولې شي نه درې دې شي نه قدم اغستې شي مسلسل کمزوري او کمزوري ده مور خپل ارزان کړي دا تربيت کړي ثم جعل من بعد ذوفن بیا ګرځولې دا غل پاره من بعد زوفن پس د کمزورای نه هم قوتن قوت د بدن الله رب طرف دا غل قوت ورکي خلپوس شروع کی بیا قدم اخلي بیا ګرځي بیا منډي وي بیا درانه درانه کارونه د دنیا کې ثم جعل من بعد قوتن زوفا وشيبا بیا ګرځي هغه لرا پس د قوت نام زوفن بدني کمزوري هر قسم زوف مراد دی ښا ځکه هر شي خپل اصل ته واپس کی نو اصل کې دې کمزور او بډاپی کې بیا کمزور شو وشیبتن قسمونه بکې مجرمان او دا قسمونه به تور انکار دي ښه ځکه متکلم چې خپل کلام کې قوت پیدا کړي نو قسم کېږي مال بسو غیر سا جواب قسم دی مجرمان به قسم کوي چې مال بسو نه دي سار شي وي په دنیا کې غیر ساعتن زیاد د ساعت نام مړه دنیا کې خو مونږ یو ساعت تیر کړی دی په هغه یو ساعت کې به مونږ جنت څنګه ګټلې و پای کې به ایمان څنګه راوړې و پای کې به مونږونه او روزې عبادتونه او نیک اعمال څنګه کړیو دا انکار وکړه نو په دې توجیه کې لبسو نه مراد لبسو فی الدنیا لبسو فی الدنیا یعنی هغه جون مراد دی چې پاګه دارو مدار د جنت دی او پاګه دارو مدار د جهنم دی دا هغه جون چې دین هغه ته د دنیا جون ویل کیږي چې هغه د عمل زندگی ده او دیمه توجیه ده چې ما لبسو لبسونه مراد چې ده فل قبر یا فل برزخی برزخ کې مونږ لږ وخت تیر کړی دی خو په دې دواړو توجیهاتو کې لومنه توجیه بهتر ده ځکه لومنه توجیه پاګې دارو مدار د نیک د نیکای او د شر د شر دی چې چا نیکی وکړه جنت ته وځي چا شر وکړه جهنم ته وځي کذالک کانوا یوفکون الله فرمایي دا غرنګي ودو کانو فی الدنیا په دنیا کې یوفکون چې دوی به اوریدل د توحید نام لکه څنګه دلته دروغ وي داسې دوی په دنیا کې هم دروغ وي وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث شهادت الله ذکر کې د امت د علماو لکه څنګه دنیا کې د کافرو انکار کو علماو په پاګې باندې رد کو دا رنګي پرز د قیامت دوم علما رد کړي وقال الذين وبوا يا كسان اوتل علم چاوت علم ورکړې شوی معلومه دا شو چې تفصیلی ایمان د پاره علم ضروری دی ښا د قیامت د پاره علم ضروری دی یو معنا دا دیو معنا دا چې اوت العلم نه مراد د علم د امت علما دي او قال نه مراد چې د گواهی ده چې دوبا گواهی وکي دا سوره بقره کې تیر شوی دی لتكونوا شهداء على الناس د لپاره چې تاسو شې گواهان په خلکو باندې چې څوک انکار کوي پر د قیامت نه تاسو به گواہی کوئ نو علما به وایي اوت العلم والایمان الله تعالی ابن نعمان باردن د قبلی نه دي چاغو ته علم ورکړی شی او او ایمان قبول کړو لقد لبستم فی کتاب الله دا جواب د مال بسو غیر ساعتن دی او لام حرکت دلالت په تاکید باندې کوي چې یقینا تاسو لبستو می سار شوی په دنیا کې یا په برزخ کې فی کتاب الله فی علم الله دا الله په علم کې یا کتاب نه مراد تقدیر دی الی یوم الباس تر یوم الباس پوری فهذا یوم الباس دا تاسو چې په کومه ورځ انکار کوي دا یوم الباس ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو علم نه حاصلوم علم د قیامت چې ایمان راوړل تاسو په دې باندې دا یوستا تبون چې دا د عتبه نه ماخوذ دی او عتبه ویل کېږي رجوع ته او بیا رجوع کې دوه احتمال دي یو احتمال ده چې رجوع نه مراد رجوع ال دنیا چې دنیا ته لاړ شي ځکه دار العمل چې دغه دنیا وګنه چې دنیا کې نیک عمل وکي او جنت په حاصل کی جنت په وګټي او دیمه توجیه دا چې رجوع نه مراد توبه ده ولا هم یستعتبون نه بدولات نه به د دوی توبه قبول شي او نه به د دنیا ته واپس کړي شي دا لمنه توجیه کې دوه احتمالات ادا په هغه وخت کې چې استاد تبون د عتبه نه واغست شي عتبه مان د رجوع دنیا ته واپس راتلل او یا توبه قبول دل او دویمه توجیه ده چې ولا هم یستعتبون دا باب استفعال لې او د باب استفعال ډیر خاصی دي په خاصو کې یو خاصه چې هغه ته لیکي سلب ماخذ او سلب ماخذ چې دین هغه ازاله د عتاب ده او عتاب اصل کې غم ته لیکيږي پریشانې پیلې کیږي چې دونه با پرز د قیامت غم لري نشي دونه با پرز د قیامت چې ده هغه پریشانی لري نشي ځکه غم او پریشانی چې لري شي نو سړی رضا شي لہذا دا سه معنی او کولاهم یستعتبون نه بدو رضا کړی شي رز د قیامت ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ترغيب الى القران او یقینا بیان کړی دی موږ لپاره د خلکو په دې قران کې من کل مثل هر قسم دلایل عقلیه نقلیه وحیه زواجر او تخفیفات د انسانانو د پوه کولو د پاره ولئن جئتهم بیاتن معجزه غواړي بیا به ایمان راړي زما نبی کچا دراړي ته دوته بیاات سموجزا باذن الله د الله په اذن د الله په امر لا یقولن الذين كفروا نخام خابه یا کسان چې کفر کړ دې په انکار کې لا یقولن فی الانکار انکار کې ودو ان انتم الا مبتلون مخک خطاب صرف پیغمبر تو جئتا او دلته کې ان انتم صحابه کرام سره شامل کړو دا کافر به وي چې نه تاسو الله مبتلون مگر باطل پرس مبتلون نه مراد سحر کول دي معنا دا چې دا معجزه نه دا خو سحر دی کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون دته لګي کی تتمه د دوی د انکار کله چې دوی انکار وکړو الله مهر لګاو د دوی په زړونو باندې دا رنګ مهر لګي الله على قلوب الذين فزرون دا کسان باندې لا يعلمون دې صورت کې دا لا يعلمون لا تعلمون لا تعلمون ډیر زیات راغلي دی ښا دغه ترغیب د علم دی چې سبب د نجات علم دی ګوره ځان په کول قران باندې ځان په کول علم د قیامت از د کول نو دا لا یعلمون چې دین دا سبب د مهر جباریت دی الله مهر جباریت بدو لګول ځکه لا یعلمون علم نو ځان نه پوکو نو دلیل دې په خبره باندې چې مهر جباریت نام چې دا و چې یره دا خلک نه مني پرې د منه ازي فضل ترغیب ورکول دي دوله ایمان نه راړي زما خبره نه اوري یو مان ده دوی مان ده ولا استقفنک الذين بهمت دین کی تعالی را کسان چې یقین نه لري معنی دا چې خیری ورته ونه کی ګوره ځکه خیری کول دام ګوره به همتی ده ځکه دی وخت سره چې کوم خلک یقین نه لري مستقبل کې ګوره دو اسلام قبلون کې دي دو به ایمان راړي لا یستخفنک مراد د دینه به همت کېدل نه او اصل لغوي معنی دا ده سپکول چې سپک دین کې تعالی دا ځکه دعوت د توحید پر خودل داس پکواله دي او یو تن په مستقبل کې مسلمانې دن کې یتا هغه ته خیره کوي دام سپکواله دي کنه نن ورته تاخیره یو کې سارا غستا ملګری شو دام سپکواله شو او دا لا استخفنک به همت دني کی تعالی دا با محاوره ترجمه ده امتیازات د صورت الله رب العزت دی صورت کې مغلوبیت درومیانو ذکر کو او بیا غلبه درومیانو الله بیان کړ دلائل عقلیه کثیره الله په دې صورت کې ذکر کړل تخویفات کثیره هم الله دې صورت کې بیان کړ او نفی د سماع موتا په دې صورت کې وشو چې مړی ناوري او دا غرنګ اخر کې الله زوم د انسان ذکر کړ چې انسان کمزور دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله دې عمل توفیق راکړي الله دې موږ مغفرت نصیب کړي الله دې موزي بيماري د مسلمانانو نه لري کړي الله دې شریک کافرانو باندې وغورځي الله دې موږ له همت راکړي چې دا قران بیان کو زده کو خلکو ته ورسو یا الله کوم ځکه درسونه کیږي د ټولو حفاظت وکي یا الله کوم مشایخ زموږ د دنیا نه رخصت شوی دي کوم کابرین د دنیا نه رخصت شوی دي یا الله دغه مغفرت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه